دوه طرفه ویل شوی دي د خلیفہ د نسب او د ټاکنې هغه طریقې د دوه طرف نه ویل شوی دي به په کم طرف باندې چې چا نظر داو چې په دې باندې برازاد اکثر د اهل الحل ولاکه دي هغو په هغه طرف دلای ویلي چې د چا نظر په دې باندې دا و چې ما تیسر جمعه چې کوم نو علاقه کې چا جمع راجمع کېدل چې نږدې او اساني اق هغو په خپل طرف دلای ویلي به د امام د مقاومت د پر لس هغه شرطونه وجوهات او هغه د دوانه جانب نه ویل شوی دي وس په نمائندګۍ د ثالث جرګې یو حتمی فیصله اورم دتا د قضا نه د علماو نه مخکې د ګړۍ په حساب باندې زه جانبینو له ورکوم یو نیمه یو نیمه ګنټه ټیم دوانو توجه ده د چا په کتاب کې چې ار څومره ټکی پاتې دي په یو نیمه ګنټه کې دغه خلاصه دوانه جانبین ووي کو ضروری دلیل ته وو یو بیکاره خبرې پرې دی کمزوري بیکاره پکې نشته کمزوري خبره کو نه ټول دلایل جل جل ویل شي او که چا د خپل ټیم په یوه ګنټه تقریر او یوه نیمه کې ویستو هم دا به بیا نه و چې ما دلایل نه دي ویلي بس ټیم به پې ختم وي یوه نیمه کې دوه نیمه ګنټه کې که څوک د چا جوابونه کوي د بل د اعتراض هغه هم په یوه نیمه ګنټه کې کوي هغه اعتراض ټیم به هم پکې حسابېږي د جواب ټیم به هم حسابېږي تقریر به هم حسابېږي خپل دلایل او خلاصه مجموعه راغونډه کوي په دقه یو ټیم کې د هغې نه وروسته کله چې د جانبینو یوه نیمه یوه نیمه ګنټه یعنی درې ګنټې پوره شوې او الله ته منظور وه نو حاکم برساله سه جرګې سره ما یو ځای زبی الله مو شرط خودلې هغه به مخکې شي او عقل ته به رسي او د رب العالمین سره به حواله کو چې څه فیصله وکړه غو زموږ استاد فیصله ان شاء الله صحیح ده د قران او د حدیث پرانا کې عقب به فیصله کوي رب العالمین دی او ښایسته او اصل نتیجې ته ورسوي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته یو ښایسته نتیجه مخې ته راوړي خو د دغه نه مخکې چې نه تکرار وشي د خبرو نه تنقیس او تردید وشي نه اعتراض وشي نه جواب برای جواب او الزام برای الزام وشي او نه د چا په دې اخیره کې عزت پایلیم پایمایي وشي داسې نه چې په زیاده ثواب باندې په زیاده ګناه ته ورسیږو همغه تاسو ته حدیث معلومه چې بدترین سود سره دا د مسلمان بی عزتی ده او په همز اولاد لمس کې را نشګورا ویل لکل همزه اللمزه الله دې تباہ او برباد کی هغه څوک چې مخامخ سترګې ورځي وي او پشي شي وي چې په همز او لمز کې رانه شو، د سترګو د وانې نه، د ورځو د وانې نه یو بل پسې برېت واله او یو بل ته پسې اشارې کول، دې قصو کې رانه شو چېرته چې اعمال هم برباد نه شي. شیطان خو اوس محنت کوي، لګیا دی. نن شیطان ژړا ته ناست دی چې دا مسلمانان را یو ځای شوي دي او را یو کېږي په یو جامع خبره باندې. شیطان له موقع نه دی ورکول پکار نه د نفس په خواهشاتو تابعداري پسې تک پکار دی بلکې پکار دار چې موږ تاسو هغه اصل خبرې ته ورسیږو او هغه په دغه یوې ونی مګ انټه کې د خپل کتاب خلاصه لګو ګورو او هغه را غونډه کو او بیا په حکمانو سره په اصل وکړو ان شاء الله په باندې بیا عمل وشي صحیح ده الله رب العالمین موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي بیا د دې نه علاوه عام ملګری با نه شور کوي، نه به چون چرا کوي، نه به ځنې خبرې کوي، نه به چیټۍ ماته څوک را لېږي چې دسې وتو او دسې وتو وه. الله دې داسې کړي چې یو سړی د خپل ټیم په تقریر کې ختم کړي او داسې کې تقریر شروع کړي. الله دې وکړي چې د یوسف خان او د شیربانو قصه وکړي خو په دې کې مکه زه د ټیم حسابوم. دا ټیم ته زه لیکم دې ته مه ګورې ما له منځه چیټ را لېږي چې دا څوک تکرار کوي څوک څه کوي او څوک څه کوي. زما دواړه طرف ته درخواست دا دی. چې کو په یو بل تحفظات ساتي په دغه یو نیمه ګنټه اخیری ستاسو ټیم دی په دې کې خپل تحفظات هم بیان کړي د بل په باندې په بل باندې خپل دلایل مو یو کتاب خلاص کړي او بل جانب ته هم دغه درخواست دی خیر سره ابو سعید مو چې برا شیخ خپل شروع ابتدا وکړه دس منټه کم درې بجې دي پاسه کې کېده مخکې د امام هغه مقاصد چې دین بیان شو چې هغه لس مقاصد د امام او هغه د مختلفو کتابونو په حوالو باندې داغه بیان ما وکړو چې یو باغ کې بیان وکړو چې د ابوبکر البغدادي حفظه الله زکه خلیفۃ المسلمین نه دی چې دا د لس حقوق نشي ورکولای او زمنګ دا ودا ده چې ابوبکر البغدادي حفظه الله دا زکه خلیفۃ المسلمین دی چې تعریف د خلیفہ شروط د خلیفه، انعقاد یې په شرعي طریقه او دا کوم لس حقوق چې دي نه دا ورکولی شي. اوله خبره هغه دا چې حفظ الدین نو قاری صاحب دا وویل چې ګوره دا د دین حفاظت چې نه د چا نشي کولای ان جی اوز لګی دي خلک چې نه وخت په وخت مې روان دي کفر ته او ورځ په ورځ باندې چې نه خلک کافر کیږي نو دا څنګه امام او خلیفہ دی چې را دا د خلکو د دین حفاظت نشي کولای نو اولا خدا خبره ده چې کله په یو ځای کې د مسلمانانو دارالخلافه دارالاسلام چې نه دا قایم شي دارالاسلام دې ته ویل کېږي چې په هغه کې د الله جل جلاله احکام او شریعت مکمل نافذي اگر کو په هغه ځای کې مسلمانان کم مي خو چې د الله نظام په د پاسه دقه د دارالاسلام ویل کېږي او دارالحرب دې ته وایي چې اګر په یو ځای کې د مسلمانانو نه ملک ډک دی خو چې قانون فی د کفر وي نو هغه ته ویل کېږي دارالحرب. نو په دې وخت کې عراق او شام چې دا د ټول امت مسلمه دارالخلافه او دارالاسلام دی نو کوم خلک چې مسلمانان دي نو هغه بیعت خلیفۃ المسلمین د معنی هغه معنی د خلیفۃ المسلمین سره بیعت واجب او فرض دی. که یو سړی دا وایي چې زه ځکه بیعت نه کوم چې د اولنی حق چې د هغه کوم دی چې هغه حفظ الدین دی زما دین نشي محفوظیدلی نو هغه په هر مسلمان دوه خبرې لازم دي یو دا چې دا کم مسلمان بیعت کوي یا به دا د خپل دین حفاظت په غزه کې کولای شي بل ځکه کم چې دارو خلافې لپاره یا به نشي کولای که دا خپل دین حفاظت نشو کولای نه په دې معنی هجرت فرض دی دا بزی دارو خلافې ته دارو اسلام ته بدایي او که په دې حالت کې دې له مرګ راشي او دا نه ځي او په دې وجه نه دا کینې چې زما دین نو محب نه مې شو محفوظولی او هلته د دې ځای و د مسلمانانو سره چې دې خپل دین محفوظولی شو نو دا مجرم دی او الله جل جلاله داسې کس باره کې فرمایي چې کله د دې نه ملایکې چې دی نه سالي نو ورته وایي به چې تا ولې تا چې نه څه کول او ولې دې چې د اسلام او دارنګې دین دې نه قبل هغوی مستضعفین فی الارض الله دې لم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها چې هجرت دې کړی وی چې د خلیفة المسلمین د پاره دومره سلطه او طاقت په کار دی چې هغه مکمل مسلمانان چې څومره یې دغه ټول نه لاول کنډکټر ته وایي بیا دغه نه وروسته هغه ته به وایي چې اوس ستا ایمان او مال هر څه محفوظ شو اوس زما سره چین بیعت کوه نو بیا د هجرت څه فایده پاتې شوله بیا خو هجرت ختم شو په دنیا کې هجرت خو بیا ورک شو هجرت به هغه خلک کوي چې هغه خپل ایمان او امام نشي ساتلی هغه وزي خلیفۃ المسلمین دا ځکه الامام جنہ دا ډال دی الته بزان چې دندار سي دویم دا چې قاري صاحب دا خبره وکړه چې ګوره اول به موږ داسې وکړو چې د هر څه به تخریب به وکړو یو ملک دوه به چې دی نو وران کړو د بابه هغه چې موږ کله ونیول نو موږ به په هغه کې اسلامي خلافت دا قایم کړو ولې اوس یې ولې نه قایم دی ځکه جټان د پاسه ګرځي بې باوند دي نس یوه خبره ده مثلا افغانستان چې دی نو موږ ونیو یا مثلا د مثلا مصر موږ ونیو نو امریکا هم نیولې نه ده نیولې امریکا د دریاب نه مزایل راوشته شي او هغه مصر کې چینل ته وشتل شي به هم دا دارو خلافه نه ده د دغه نه چې بی باون را پاسول شي اول بمبار په عراق باندې چا شروع کو امریکې به چې نه شروع کو نو په دې خاطر باندې په دنیا کې مکمل د خلافت سوچ او فکر چې نه دا ختميږي نه نه د سینه ده د سینه ده دا خبره د سوچ نه ایستل پکار دي دا خبره د فکر ذهن نه ایستل پکار دي بلکې ته به چې دین ستاسو لپاره الله جل جلاله چې څومره ستاسو شیخ امین حفظه الله په خپل کتاب دغه فتاوا کې لیکلي دي چې کله یو سړی له دومره قدرت او سلطه ملا شو چې الله نظام قانون شو په من اسلامي خلافت قائمول فرض یا کفر او قائم نه کړو دا مسؤل امام الله دی د الله مخې ته الله به دې تاسو کې چې تاول اسلامي نظام چې دا نه قائمو نو دا سوچونه فکرونه د ذهن نه ایستل پکار دي چې مثلا افغانستان نو اوس امریکا خو بیا مالته غشن هغه اټمی قوت دی روس خو بیا اټمی قوت دی جاپان خو بیا اټمی قوت دی پاکستان خو بیا اټمی قوت دی سو به څه کو نو دا ډیر تعلیق بالمحال دی د سوچ نه چې ډیره بار او لری خبره ده نو لہذا په دیو جمانه چې دا دارالاسلام نه دی یا چې دا خلیفۃ المسلمین نه دی دا خبره صحیح نه ده بله خبره دا چیرې حفظ الدین ولې ځکه چې خلک انجوز او خلک مرتد کوي او دا څنګه امام دی چې د خلکو ایمان محفوظ نشي ساتلی نو ګوره او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو ټوله دنیا مرتده شوله ټوله دنیا مرتده شوله او صرف مکه مدینه طائف جواسا کې چې دا درې جماعتونه پاتې شو نو څه مقصد دا د خلیفه المسلمین او د ابوبکر البغ... د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نقصان چې خلیفه شو خلک ټول مرتد دي خو خلکو د ایمان حفاظت ونه کو نو څه مقصد هغه امام نو حاکم خلک چې په جواسا کې محاصره په دویم کال باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومک ولګو نو څه مقصد دا خلیفه نو ځکه چې رعیت محاصره شوه او هغه ورته اشعار راولېږل، الا ابلغ ابا بکر رسولا وفتيان المدينة اجمعين فهل لكم الى قوم کرام قعودا في جواسا محسرين کأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين توکلنا علی الرحمن انا وجدنا النصر للمتوکلين هغه ګور اشعار ورته راولېږل چې موږ په جواسا کې محاصره یو او زموږ دا اینې چې دی نه دا چې ولېدلې په هر تنګي او په هر ځای کې زموږ اینې کافرو توی کړلې او د مدینه ځوانانو ته خبر ولېږي چې موږ د محاصره او بک صدیق رضی ته خبر ولېږي خو هغه څه وایي توکلنا علی الرحمن انا وجدنا النصر للمتوکلین موږ په مهربان ذات باندې توکل کړل د دې وجه نه چې مثلا د خلافت او بک صدیق رضی الله عنه نه جدا کیږو چې موږ دلته کافرو محاصره کړی او دا قوت موږ ته نه راسي نه موږ بچی نه بس دا خلیفہ نه نه نو زموږ لپاره دقت یعنی سیرت دی نو دا خبره د سوچ نه ایستل پکاري اگر کو دلته موږ محاصره شو اگر کو دلته چې دینه موږ مال محفوظ محفوظ کیږي نه خو موږ هم د قیو توکلنا علی الرحمن انا وجدنا النصر للمتوکلین په دې معنی چې دا خبره نه ده کیږي چې مثلا مثلا او بکر البغدادي حفظه الله چې دینه دا خلیفہ نه در دی د وجنه چې دا دین د خلکو چې د حفاظت نشي کولای دویم دا چې تنفيذ الاحکام چې د خلیفہ هغه به احکام چې نه دا جاری کوي نو قاری صاحب دا سوال وکړو چې دا څنګه تنفيذ د احکام کولای شي نو ګوره مهربان هغه تنفيذ د احکام کولای شي الته چې څومره دار الخلافه ده الته الته مکمل چې د نظام قضاګانې دي هر څوک الته تنفيذ د احکام کیږي او دلته الحمدلله تنفيذ د احکام د اغه زیناغه کولای شي لکه دلته د خراسان په سطح د هغه والي دی، د هغه نایب دی، نایب له چیان هغه هم اختیار وروسته به زه په دې باندې ان شاءالله عبارت ووایم چې کوم لرې والیان دي هغه له به مکمل امام اختیار ورکوي د هغه ځای او هلته به مکمل هغه فیصلې کوي دا د امام په دې فیصلو کې مکمل نایب دی او دا غزینا بیا په دې نن وخت کې په دې وسنی په دې اسبابو کې دا وزر منګه پیښ کو چې هغه زمونږ ډیر لري دي او هغه ځای زمونږ د دې چې نه کار نه کیږي د الله مخې ته بس جواب نو دا خبره چې ده نشته هغه ځینه لکه د خراسان په ساده دغو قضا ده چې هغه مرکزی قاضي هغه چې ده د دارالخلافه چې کوم قاضي دغه سره مربوط دی مثلا به باجوړ کې دغه ځان له قضا ده دا قاضي چې به د خراسان د قاضي سره مربوط دی هغه چې د مرکز د قاضي سره مربوط دی نو دا ټول یو خبره نشوه دا کومه خنن خو د دنیا لکه قاری صاحب سار ول چې د دنیا مثال د یو کلی دی نه په یو کلی کې تر کلی پاغه سر کې اوسېږي زر کلی په دې سر کې اوسېږم نو ما ته به تبسوک وای چې تاسو یو بل خبر چین څوک نشي وړل نو چې دنیا مثال د کلی شو نو بیا اخر زموږ بانه څه جوړه شو مطلب دا خلافت په کور کې دنه قائمېږي زمونږ د سره عذر نه پاتې چې مثلا مثلا په دې وخت او په دې اسباب کې موږ دا ویو چې موږ دا غونه جدا یو او یا دا خبره خبره دریمه خبره چیرې خلکو کې یې را ده د چا مال محفوظ نه دی د چا جان محفوظ نه دی سره 15 ملټو ته خلک راوځي دا خبره ګوره تقریبا چې شل زره خو صرف دا د یورپ نه دا خلک راغلی دی او دا غو خپل تقریبا دیش 15 دیش زره سار ما ویل چې دا غو صرف عسکري په وجه سره 15 میاشتې دا غو چې کم مخکې دغه شو د سې د عوام به څومره چې په تکریت باندې کم جنگو نه د میډیا خبر دا چې تقریبا 15 زره خلک چې نه تکریت چې کله دغه پیرال نه غیر اشاته شو عوام صرف دا خلک چرته پټیږي دا خلک ټول عمر په دې ځنګلو کې ناس دي دا خلک ټول عمر په دې سمسو کې چې ده ناس دي دا د عقل نه بار خبره دا د بدیهیاتو نه چې د انکار دی نن په دې کې چې دنه مونږ شل دیش کسان یو واته سو چې دنه هغه کسان یو دا مونږ پټېدل شو دا خبره چې نه د عقل نه بار خبره ده انسان مدني او توې دا چې کوټه کې بغار کې ټول عمر نه کینی هغه سیر اصحاب کعب چې کم وخت تیر غلو ناغم الله د کلیو نو دا خبره ګوره صحیح نه ده چې مال او جان محفوظ نه ویره ده نه نه دا خبره چې صحیح نه ده دغلته ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا خلیفه شونه په جواسا کې دا خلک چې محاصره نشو داغو مال په خطر کې نو داغو جان په خطر کې نو هغه له شهیدان چې دنه ونشو نو څه مطلب ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ نه دی نه نه دا خبره چې دنه غنښت دی بل دا چې ګوره اولنی دارالاسلام، اولنی دارالخلافه هغه زمونږ ستاسو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه جوړه کړې وه مونږ به چې خپل دارالخلافه او خپل دارالاسلام او خپل خلافت په پاغه نه حجمانه چې دینه به راځي چې وسو ګورو کنه لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله استاد د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا کې استنه مونږ ده یعنی داغه قول او فعل دا زمونږ د پر دلیل تر څو بر چې په تخصیص باندې چې دلیل نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په مدینه کې دارالخلافه وه نو آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته چې دی نو هغه څنګه حال و عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس قال وقد فزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خسته او خلکو ډیر چې دین هغه سخا پکې و او ډیر بهادر و و یو ځل د مدینه والا ویریدل لیلتن یو شپه سمعو صوتن یو आवाज یې واورید صوتن نکره ده بس یو आवाज واوریدل شو ګټه راولې دا څه چلو شو خو خلکو ویل الته څه شور وشو نو قال فتلقاهم النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله په یو یو دم پسې ورپسې شو علا فرس اسمان سور شو لابي طلحه عرين لغړ اسو د پاسه په یو دم کې ناست وهو متقلد بې سیفه توره غاړې ته واچله نو وګرځېد یو دم د مدینې نه ګیر چاپیر چینه وګرځېد نو چې وګر بیرته رالی ویل لم تراعو لم تراعو مه ریږئ یره مه کوئ ثم قال رسول الله صلی وجدت بحرا یعنی الفرس ویل داسې آسو لکه دریاب بخاری دا حدیث ذکر کړی دی نو څه مطلب په دغه ځای ګوره صحابه صرف د یو امکاني شي نه دونه په یره کې ولیدل یو امکاني شی و چې هیڅ پته نه وه، حقیقت یې نه و، یا ګټه راولېدلې وه، یا چېرته بل څه شی شوی و. خو یو دم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه تاو شو، نو څه مطلب په صحابه په دغه وخت کې راله او دا د یو یېرې په حالت کې و، نو دا به دارو خلافه نه وه؟ نه نه دا خبره صحیح نه ده. دویم دا امام حاکم او بهقي رحمه الله د حذیفه رضی الله عنه روایت کوي چې جنګ احزاب د هغه بیان کوي وای ګوره جنګ احزاب کې چې کله مونږ صفونه جوړ کړل وای و ابو سفیان ومن معه من الاحزاب فوقنا وقریظه اليهود اسفل منها نخافهم على ذرارینا وای د جنگ احزاب کې زموږ سره څه وشو چې ابو سفیان او دغه څه چې کمیډل وي دا موږ د پاسه تر طرف نه رااله او کوم چې قریظه يهود نو دا د لاندې طرف نه منګل رال مکمل مدینه چې نه دا محاصره و شل زیاده محاصره و دا مکمل محاصره و او داسې محاصره وه چې الله د هغو باره کې فرمایي وبلغت القلوب الحناجر دا زړونه دې مرۍ ته راورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې زنانه راجمع کړلې یو کور کې کېنولې حسان رضی الله عنه ته ویل ته په دې باندې امیر شولې هسې نه چې چېرته دا کافران د دې څه بې عزتي ونه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق ته صحابه ورشاوي د مدینې نه ګر چا پر خندق چې دینه غ شروع کړي ولې مدینه دارو خلافه نه و نه څه مقصد و چې دا د په دغه وخت کې دا کم کافران د دینه تاو شوی آیا په دې وخت کې د دارو خلافه وای کوته نه وي که په دې وخت کې و د دارالخلافه وای نه خیر ده که په عراق او شام باندې چرته د ورځې شپې یو ځل چېرې جټ تاو شي او کنه په دې وخت کې د دارالخلافه نه وای نه دلیل چې دی نه هغه پیش کړ نو دا خبره چې مثلا ته مثلا دشمن په پاسه غنګي ګرځي دشمن په پاسه چې نه جټ ګرځي دا خبره چې نه صحیح نه ده دا به یې خامخه دښمن دسې اسبابو ته رسېدلی د دې وجه هم دا ده چې د مسلمانانو اسلامي خلافت نه و تر اوسه پورې هغه مسلمانان په افرا تفرۍ کې وو نو دقه حد ته کافر اوسېدل او نن د مسلمانانو دقه حال دی اوس چې الله یو اسلامي خلافت قایم کړی دی بیا موږ دا وایو دا زمونږ دا نن چې د کوم نقصان سره مخامخ یو او دا نن مونږ کوم عذرونه وایو چې مثلا جټان ور سره دی بیبان ور سره دی همدا هم دا وجه چې زمونږ خلافت اسلامي چې نه دا د منځ تلو د مسلمانانو مشر نو هر چا په خپل سور باندې یو کار شروع کړي نو دا خبره دلیل چې دی دا نشي ګرځېدلی بل ګوره بخاري واقعا د عرینینو ذکر کړې ده چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کم عرینین کم کسان رال او داغه خېټه خراب شو نبی رسول الله لاړ شي او د بیت المال څو خان ولته ولګل ول داغه شو د چې دغه اوس کې تاسو به صحیح شي نو الته چې لاړ نو هغه کم څوګیداران چې په دې دغه باندې اوخانو باندې وو نو هغه د هغه کم کسان چې تلی وغه بیماران ناغو د سیو کو چې هغه کم څوګیدار او هغه شهید کو او هغه اوخانې ته وڅښتول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې ولېږل او بیرته ته اوخان راستانه کړل ګوره د بیت المال د دارو خلافې چې دین اوخان دي د بیت المال او هغه محفوظ چې دین هغه نه دي هغه صحابي محفوظ نه هغه ول چې دین شهید کو نه څه مقصد چې یاره په پلاني ځکه مسلمانان محفوظ نه دي دا چې نه دارو خلافه نه ده بخاری دا چې نه ذکر کړی دي نو له حاضر د دې د وجنه دا خبره نه ثابت دي چې دا ځکه خلیفۃ المسلمین نه دی چې دا خلق الامن چې دین هغه نشي ورکوله دویمه خبره ده چې ګوره د احزاب په ورځ باندې دی یې ته وګوره رسول حذیفه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل من رجل فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يرجع ادخله الله الجنه وای دا احزاب چې کله زمنګ نه غیر چا په راټول شو نو وای په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل څوک به چې لاړ شي ما د ور دي قوم حالات او ترسود چې دین هغه وکی چي دا حال به څنګه چل لای او که څوک دا څوک لاړ او بیرته رالی نو هغه سره زما دا وعده ده چي هغه به جنت ته نوځي وای فما قام رجل هیڅ څوک چي نه پانسیده ګوره د جنت وعده او سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چي نه وکړله دویم بیا وای وای ثم التفت الینا فقال من رجل يقوم فينظر لنا فما ما فعل قوم ثم يرجو يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع اسال الله ان يكون رفيقي في الجنه فما قام رجل وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اول سوال نه وروسته مونځ وکړو بیا موږ ته بیا ویل چې څوک به چې لاړ شي د دې قوم څخه حالات مال راوړي چې احزاب څنګه دي تللي دي او کښته په څومره تعداد کې دي او چې څوک لاړ بیرته رالی نو د هغه دپاره هغه سره زما دا وعده شوله چې هغه به زما سره په جنت کې څه دوست به خو هیڅوک چې نه پانه څېده وایي دا ولې من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد دا په مسلمانانو کې یې ډېره زیاته و نه شو تللی هغه طرف ته په دارالخلافه کې دي او دارالخلافه ته پسې کافر راغلي وي وشدت الجوع مسلمانان وګیو ډیر زیات دا به ان شاء الله روسته مستقل دغه راشي چې دا مسلمانانو ته چې دینو دغه نشي ورکولای دا داغه د حالات او طعام او د یو شی بل شي دغه حقوق او شدت الجوع په لګي په دومره سخت او لګو چې څوک پاسېدل نه شو وشدت البرد دومره یخنی و د یخنۍ د وجنه نو دا خبره ګوره چې یاره مثلا ته مثلا دا ځکه خلیفۃ المسلمین نه دی چې هلته خو یو یره ده یو وحشت دی یو څه حالات دي مسلمانان بهي په یو وړون جنګ کې چې اخته دي دا خبره صحیح نه ده صحابه کرام په دغه ځکه کې دومره په سخت حالات کې دي چې د جنت وعده ولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله وته وی جنت او کله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو زما سره جنت کې دوش ابن تیمیه رحمه الله وی قال ابن تيميه، ويوم الخندق اکثر من الف او قريب من ذلك امامهم عشرة الاف مشرکي العرب عقدوا العزم على دخول المدينه والقضاء على المسلمين ابن تيميه رحمه الله وایي په د خندق په ورځ باندې د زرو نه زیات کافر او دا چې دینو دا کافرو او مخې ته لزر چې نه د عربو مشرکان دا ته مخې تراله په مدینې لپاره د څه لپاره دا قصې کړی وو چې مدینې ته به نوځو په مسلمانانو دا فیصله کړی وو چې مکمل نن ختمو خو الله جل جلاله هغه فیصله و چې راویلې ګله احزاب او الله لخر راولې ګلې هغه لچ دین هغه شکست ورکو نه خیر د کرندارو خلاف په امن جټان ګرځي بمبارونه کوي نه ان شاء الله هغه ورځ دین هغه لري نه ده چې د دیو د جټ مقابله بچ دین ان شاء الله په هغه اوزار باندې کې چې جټ به به ګرځیدل نشي او د کافرانو چې دا کم قوت دی نه ان شاء الله ورځ په ورځ باندې چې نه خطر روان دی دې خبرو باندې چې نو مجاهدین هغه دې نه امید کیږي چې مثلا دومره د کافرو سره چې نه دومره قوت دی دومره چې نه سلطه ده دومره بي باوندې دا میزایل دي نه نه ملګری دي چې په دې مې نه امید کې ان شاء الله هغه ورځ چې کم نه ده هغه ورځ چې هغه لري نه ده یو اسی خیالات او سوچونه دي چې مثلا مثلا موږ د خلافت اسلامي نه دس یو بو جوړ کو او د دینه دس یو بلا جوړ کو چې تصور کې د سره چې دینه غندل زمونږ د منډي تر لبه د څه د پاره دي چې دومره د مسله چې مشکله شو نو دې د وجې نه خلافت اسلامي الحمدلله چې دا قایم شوی دی او دا چې ما تاسو ته ویل چې دا خبره دلیل چې نه نشي جوړېدای چې مثلا ته مثلا په هغه باندې بمبار شروع دی هغه په یو سخت یره کې پراته دي دا خو نه دلیل نشي جوړېدای بل خبره دا بل خبره ده چې اقامت د حدود دا حدود نشي قائموله نو ثبوت د څوګي کنه کم حد نه دی قائم کړي چې دیو تر هغه دی او حد نه دی قائم کړي په نور امت کې مونږ ته ویل چې فی رعیته د امت نه مراد رعیت دی لکه مثلا کم خلکو سره بیعت کړی دی نو کم ملګری به دسی چې مثلا تو مثلا هغه بیعت کړی دی او په هغه باندې الله دې نه کی یو فیصله په شریعت مطابق وشي او کار شوی او هغه به چې نه په هغه باندې نافذ نشي د اوسه پورې موږ په خلافت کې نه او هغه حدود او احکام چې موږ نافذول نه چې اوس په خلافت کې شو او د خلافت او د خلیفه سره بیعت وشو نو بیا به ولې چې حدود او احکام چې موږ نشو ناپي اخر زمونږ څه چل په موږ باندې چې هغه وشو فی رعیه دا نه وو چې مثلا د مثلا د چوغان په عوام باندې ممکن مو حدود نه فی رعیته کوم چې دا غ رعیت دی چا سره بیعت کړل الحمدلله هغه د شریعت په هغه باندې عهد دا غو ناغستل کیږي هغه د شریعت هر حکم ته چې نه هغه تیار بل خبره ده چې دا دفاعي جنگ دی په دې کې امام ته ضرورت چې نشته او دا دفاعي جنګ دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله چې دا کومه فتوا ورکړې وه دا په هغه وخت کې ورکړې وه چې د تاتار خلاف کله خلک راپاڅېدل امام نه و نو ځینو خلکو دا اعتراضونه وکړل چې دا خو دفاعي جنګ امام نشته څنګه موږ چې د دې خلاف جنګ وکړو نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جواب وکړو چې دا په دې وخت کې امام نه دا دفاعي جنګ دی بیا به مخامخ تاسو جهاد فرض دی لکه په دې وسنی وخت کې ځنې خلکو چې نه دا په تور کلی اول وخت کې د افغانستان باندې چې کله حمله وشوه نو ځنو مفتیانو دا ویلو چې دا جنگ زکه دا جهاد نه دی چې امام نشته دی چې امام نه څنګه چې نه ته جنگ یعنی که امام نه نه به په تامن جهاد فرض دی دفاعي جهاد تامن چې فرض دی الحمدلله په اقدام کړي کته دا وې چې مسلمان دا خو د مسلمانانو ملکونه یا مسلمانان مقبوزه علاقې دی هغه آزاد اقدام خو دې د کافر پسې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه باندې حمله کوله او په کعبه حمله کوله دا کعبه چې ونه دا مسلمانانو جوړه کړې او که دا کافرو جوړه کړې وه دا مسلمانانو جوړه کړې دا ابراهیم علی السلام جوړه کړې و دا خپل نکاح خپل کعبه آزاد ولا دې د ته اقدامي جهاد او کدي د دفاعي جهاد دا اقدامي جهاد د دغه شان نن مسلمانانو ملکونه نیولي دي او الحمدلله پسې روان دي ورځ په ورځ ته چې دین هغه علاقې ازادوي نو دا خبره نشي کېدلی چې مثلا صرف په دفاعي چې موږ په دفاعي حالات کې یو زموږ چې امام ته په دې کې ضرورت چې دی هغه نشته دی الحمدلله ورځ دا صرف موږ په دفاعي حالات کې خلک روان دي ورځ پر ورځ په اقدام کې روان دي خلک چې ملکونه ولایتونه ونیول نو دې د وجنه دا خبره دلیل نشي جوړېدلې چې موږ په دفاعي حالات کې اوس نه زمنګ د پاره آل دا غي په اقدام کې چې په نور ځای کې څوک په دفاعي کو په اقدام کې چې خلیفہ موجود شو هغه باندې بیعت لازم او دا رګي چې نه فرض دی بل دا الجهاد من عاند الاسلام ان شاء الله دغه خو به څوک اختلاف نه کوي چې د اسلام څومره دشمنان دي هغه الحمدلله هغه په جنگ کې یو څوک یو قبیله یو طاغوت څوک دا نشي کولای چې داغه صداغه یا صلح یا ته چې په حال په دې ډز نه کوم په دې باندې چې نه غډس کوم د اسلام د ټولو دشمنانو سره هغه چې دنه جنگ دی اگر که هغه هغه دغه چې کم دی هغه تعویزګر دی هغه چې شرکی تعویزونه جوړي هغه هم چې نه هغه نه پریدي نو الجهاد من عارض الاسلام الحمد لله دام چې هغه پکې دی جبایت الاموال ویره د امت نه به زکاتونه راټولول نو موږ وویل کنه فی رعیته الته چې څومره رعیت دی دغه زکات عشر هم د قدر خلافې ته ځي او دلته چې څومره رعیت دی دا فیصله شوې ده چې نو دلته مثلا تم زمونږ چې کم چا سبيات کړی دا غزینه فیصله دا غي تاسو ته زکات عشر راځي دا بچی مرکزی ادغه ته ځي او غزینه به چې کم د امام نائب د خراسان هغه ته بچی اندازي نو الحمدلله دا خبره هم چې دی هغه موجود ده ښه د اوسه پورې خلیفه نه و زکاتونه موږ اخیستل په هغې خو چا دا نه ویل او د اوسه پورې چې دی نو عشرونه موږ چې دی نه اخیستل په هغه وخت کې د مسلمانانو نه او اوس خلیفه موجود اوس چې دی نو د زکات او عشر چې دا نه راجمع کېږي الحمدلله دا اوس هم چې راجمع کولی شي فی رعیته دا نه چې په دنیا په کم ځای کې چې دی نو مثلا ته مثلا هغه څوک نو دغه نه به دغه نه هغه چې کم رعیت ځان ته څوک وایي او دلته هم الحمدلله د هغه ځینه خپل حق چې نه دلته را رسي خو یا امام را رسي یا چې نائب چې د امام چې کم نائب دی هغه را رسي دا مقصد نه دی چې ګنې خلیفۃ المسلمین به خود به خود چې نه افغانستان تم راځي دا به چې دین عراق دغه ته ومزي دا جزایر ته ومزي هغه په ارزي کې نه بیندي او الحمدلله د عمر رضی الله عنه چې خلافت وګوري د ابوبکر صدیق خلافت وګوري هغه په خپل ارزي نه نه تللی د عبد الله زبیر په وخت کې چې په خراسان کې کم دغه عبد الله زبیر رضی الله عنه په تاریخ کې درسته چې خراسان ته راغله خو ارزي کې د هغو خپل نایبین او هغه نایبین د هغه سره مربوط او د هغو چې کوم ضرورتونه او د هغه ضرورتونه به چې دا به پوره کول ول دا دا دا والی چې ټاکل کیږي دا غد نایب چې دام د دې لپاره ټاکل کیږي چې امام ټولو کارونو ته نشي رسیدي دا غ نایبین به دا غ سره ضرورتونه چې دا پوره کوي نو دا خبره صحیح نه ده چې دی او تیار ډیر په مشکل باندې بچي دا غ طرف چې کوم دا استغفار تقدیر العطایا دا دغه يو خو داسې ده چې په دې سوچ باندې یو سړی بیعت کوي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې درې کسان دي الله وسه سره خبرې ونه کوي یو کس دی چې په دې وجه د امام سره بیعت کوي چې که څه راکړه بس صحیح امام دی او که څه رانکړه به امام نه دی نه دا خبره به نه خو که څه تر ورسو ډیره ښه ده کله به نه رسول دا هغه هغه په هغه کې چې مجرم خو الحمدلله چې کم ستا حق دی هغه به تا ته رسیا به ته امام را رسیا به ته چې نائب امام را رسیا لکه هغه مکمل چې د د شهداو ځان له چینو مصرف دی د یتیمانانو ځان له د یتیمانانو ځان له مصرف دی د کندو ځان له مصرف دی د کډو ځان له مصرف دی نو دا مصرفونه څه د پاره دي خو دقه تقدیر العطایا دقه ته وایي کنه نو دی وجه نه دا خبره ګوره صحیح نه ده چې امام چې د رعیت ته هغه چې د دغه نشي ورکول هغه کم څه چې راجمع کوي هغه نشي ورسول بل دا استکفاء الامناء ښه خلکو ته چې دی نو دغه ورکول امانتدار خلکو ته خیرخواه خلکو ته الحمدلله همدغه شان دې کلی ده په کوم ځای کې چې کم په کم ځایونو کې چې خلک مقرر کړي دي ښه خیرخواه خلک دي ښه چې دی نو با صلاحیته خلک دي ښه تقوادار خلک دي هغه باندې به ان شاء الله د چا کوم دغه نه ده جرح به نه بل ان یباشر بنفسه چه په خپله باندې به دا امام چه ده د هر څه جاج پړتال او دا مکمل به د هر څه ته په خپله باندې ودریږي دا بالکل صحیح ده الحمدلله خلیفۃ المسلمین دا غ شورا د هر څه ته مخامخ د قشانت ولاړه او وخت په وخت دا کم نظم او د خراسان په سطح یا د حلقو په سطح دی نو دا د یا د ورغزو یا د باجول دا کم سوچ دا د اغه زینغه نظم راغلی چې په دې طریقه نظم په دې طریقه تاسو په دې طریقه کار وکړي بیا چې مثلا د مثلا د جنگ پالیسی هغه ته دا غزینه چنه ورکړی شوی دا بیا وته چې د نورو د اقتصاد پروګرام هغه ته چې دا غزینه ورکړی شوی دشمن ته دا غزینه ورکړی شوی دی په خپل باندې ارسه ګوري شروط د خلاف د بیعت هغه ته دا غزینه ورکړی شوی دی د نظم اصول طریقه کار ته دا غزینه ورکړی شوی دی نو ته قطع یو باشره به نفسي وای کنه نور چې دا اوس د دغه وخت دی دا د د داسې اسباب الله برابر کړی دي چې په ملت ملت کې لکه قاری صاحب چې د دنیا نه کله جوړ شوی په ملت ملت کې د خبرې نه بچی نه خبر شي او په ملټ ملټ کې ستاسو په هغه باندې چې راوي تکي پرون کریم مولوی صاحب هغه ده شته ده چې بل هغه چې رااله دغه یو ورځ مخکې خراسان چې کوم والی صاحب هغه ته خط خلیفہ په خپل باندې را لېګل پس اسکیپ ته وګت شو په هغه شی باندې را لېګل نو ګور نن دا غ دور نه دی چې مثلا دا ویو چې را مثلا مثلا هغه زمنګ د حال نه نشي خبرې دی هغه زمنګ د حالاتو نه چې نشي خبرې دی خو دا مسلمانان چې نن دا په زوب کې دي د زوب نه بڅنګ وزي دا وجم دا چې خلافت اسلامي نه د دې ضعف نه هم چې وځي دا په دې وجې چې دا خلافت اسلامي مسلمانان قوي کړي دې ضعف نه به وځي او که بیا هم نه قوي کوي نو اوس د کم کم ضعف سره دي بیا د مسلمانانو چې ډېر سخت ضعف سره به چې مخامخ شي دا هم دقه نقصان دی بل دا چې ګوره د عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یمن کې داغو والیانو په شام کې داغو والیانو د سي په نور زینو کې وو صرف د عمر رضی الله عنه دا یوه خبره چې هغه شام ته راغلی او هغه هم یهود راوښتلی او په د بیت المقدس په باره کې د هغه څه خبره وه. د هغه نه علاوه د عمر رضی الله عنه چې هغه ګوره د خلافت چې په هغه په وخت کې ډېره دنیا فتح شوې وه، کوم څوک به دا ثبوت وکړي چې د هغه په پلاني ځای کې والته په توپ میش کې به د هغه ځینه پلاني صرف یو د سلیمان علیه السلام چې الله له تخ ورکړی او په هوا باندې بد تو چې کوم ځای به خوښ شو هلته به ځان رساوه. نور څوک به دا ثابت کړي چې پلانې خلیفه په میش کې پلانې علاقې ته تو به د غزینه پلانې نه الته خپل والیان مقرر کړیو او دا غ والیان به د خلیفه صاحب سره چې خپل رابطه او د غرعیت ټول حالات مسلې ټول به غته راوړلې هغه باغه ته خبره والا کړي هغه به خپل رعیت ته حواله کوي نو اوس الحمدلله اقا پروګرام دی کومه خبره ده چې مثال ته مثلا د رعیت مشکل چې دی هغه نشي حل کېدلی کومه خبره ده چې د رعیت یو خبره چې خلیفۃ المسلمین ته نشي رسیدلی الحمدلله دا خبره نشته ده نن خو الله د سي اسباب برابر کړی مکمل زمنګ باندې الله ختم کړی دي بل دا چې ګوره او بکر صدیق رضی الله عنه رعیتو چې ما دوه ویل په جواسا کې محاصره شو او په دویم کال هغه ته کومک ورسېدو نو سم مقصد دا ابو صدیق رضی الله عنه خلیفہ نو او هغه ته چې ان یو باشر بنفس د خپل دومره وخت وشو او ځان چې نه ونه رسو نو هغه ته ګوره په یو کال کې ځان ورساو حالن کې او هغه څومره ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې نه خلافت دی نو په دې وخت کې د حالاتو چې نه په مناسبت باندې او په دې وخت کې نو خیر د کوم مثال ته مثلا الله چې د خراسان او دارنګ چې د عراق مجاهدین په دوه کال کې چې د یو ځای کې په درې کال کې یو ځای کې والله په مېز کې د ایران چې ختم کیږي ورځ لري نه دي ان شاء الله الا ان نصر الله قریب ان تنصر الله ينصركم وفتح من الله ونصر قریب دا آیاتونه کوم طرف ته لاړ چې موږ دومره چې په ځان باندې دغه جوړ کو ان شاء الله غورځ لري لري نه دي حکم عزم وکاو موږ چې نه قص وکاو دا سوچونه فکرونه چې موږ د ذهنونو نه چې نه غويستل الله به خامخا چې نه زموږ مدد کوي او خامخا به الله چې موږ ان شاء الله فتح راکړي بل دا رعیت ته انصاف نشي ورکولای رعیت ته الحمدلله انصاف چې دا ورکړی شوی دی ثبوت چې هغه څوک کوي چې مثلا د ابوبکر البغدادي حفظه الله کوم رعیت دی او دغه سره چې ظلم شوی دی په هر ځای کې دغه قضا شته دی په هر ځای کې چا اوس بیات کړي او قضا خپل فعال کړي دي او د چام چې څه مشکل او څه خبر راځي هغه ته ده کې دلته اوس بیات شوی دی دلته ول قاضیان مقرر کړي دي هغه د خپل مشکل جن وړاندې کول شي نو دقه د ظلم او تپوس او دارنګه چې د مظلوم تپوس دا چې په دقه قضا کیږي نو بل ځکه خو نه کیږي کنه دا خلیفہ په خپل معنی ګرځي ځای په ځای باندې چې مثلا زه د پلانې ته تاسو کوم پلانې نه چاینه تاسو کوم خه خبره ده خو لکه داسې ده چې په دې وخت کې لکه دغه وروسته ما تاسو ته ویلې چې په یو د خراسان باندې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه والی او داسې په یو ځای بل ځای باندې وو خو هغه ته په خپل کارونو کې په دار خلافه کې مصروف او دلته غوالیان هغه به خبر چې هغه ورزکه والی خو نایب دی امام کنه بل خبره ده چې کوم رعیت دی نو د دیو معاملات حالات دا به ټول د شریعت مطابق دا بالکل صحیح خبره ده د خلیفہ د خلیفہ سره بیعت دا د شریعت په وجه باندې دی او کم څوک چې بیعت کوي هغه به د شریعت مطابق دا قاری صاحب چې دا وجه ویل دا زما ذهن تراله د هغو په خپلو شروطو کې یو شرط دا ویلی چې کله بیعت اخیستلی کیږي نو یو شرط یې پکې دا ویلی دی چې ته به مکمل د شریعت چې دی نه پابند یې او ستا به مکمل د وراو د د د ولا او برا چې دی نه دا عقیده یې اګر که د سکول وستا زویل نه دغه سبا ته بایکاټ کې الحمدلله دا په شروع کې کم چې بیعت کړی دی هغه ته دا ویل شوی چې مثلا د اولنې شرط ته دا چې هغه ویل شوی الحمدلله هغه مشته دی او کم څوک چې د شریعت خلاف دی هغه ان شاء الله شریعت تراکاو دا غو اسلام بچ دی نه کړ بل خبره ده چې د لارو امن خلیفہ بچ دی نه د لارو امن برابرای او لارې بچ دی نه محفوظ کړي دا صحیح خبره ده خدا خلیفہ دا لارې چې محفوظ کړي دا امن چې راولي نه الحمدلله کومه چې دارالخلافت او دارالاسلام دی هلته لارې محفوظې دي هلته د خلکو سفرونه په امن باندې دي هلته خلک چې نه په کولاو ته په کولاو چې نه زړه باندې چې نه خپل ژوند تیری باقي زما استاد دې حالات دي نو دا خو زما استاد چې نقصان دی چې ما ته په خپل لاري چې نقصان کړی دي چې مثلا ته مثلا د دې خلکو د دې طرف علاقې چې خلک بیا تو کې بیا بس مومند بیا تو کې بیا بس خیبر دی بیا بس ورغزو ده بیا بس وزیرستان دی بیا بس چې د هلمند د عذاب ځای ولسوالۍ دي مجاهدین دي نو بس ایران ته چې خبره دي خه پوره ملار دی ونه رسیدله نو چې وس د سې چې لار زما واستانه ورانه د نقصان چې خبره په خلیفہ صاحب باندې وراړه وګن نه نه دا خبره نه ده امن په دین رسول حدیث دی نبی رسول الله د مؤمن مثال د آبادی دی یشد بعضهم بعض دا به یو بل مضبوطی په دې طریقه باندې بچی نه زمنګ لارې محفوظيږي په دې طریقه باندې بچی نه منګه په سفرم په امن سره کو نن دوه حتی منګ رسیدلی چې نن د مجاهد نه زمنګ یې را ده په دې طرف باندې ټول جهان مجاهدین دي په دې باندې عوام خلک نشته خو موږ دا په دې یهودو په دې په دې نسوا دغه باندې په دې مرتدینو باندې ورزو دا لاره ته محفوظه ښکاري او په دې طرف نشو دا لاره ته غیر محفوظه ښکاري دا ولی دا هم دغه نقصان دی دغه وجه ده چې د خلافت عدم دی هم دغه وجه ده چې خلافت نشته دی او د افراط تفریح سره چې موږ دغه د مخه کو په یو خلیفہ باندې د مسلمانان ټول لبیک وای نو ولې به دا مسلې چې نه به مخه ترازي بل دا چې خلیفه به د خلکو د پاره نهرونه جوړي بلډینګونه به جوړي الحمدلله دغه کوي بالکل ال د عملی روان دي هغه بلډینګونه هم روان دي هغه نهرونه هم چې هغه روان دي او کدل دا دلته موږ مهاجر یو د چا به نهر او دغه د ضرورت نه او که دغه رااله ان شاء الله دغه هم چې نه راکوه دغه نهرونه ملته جوړي بلډینګونه هم چې نه غلطه جوړي او کم چې دغه نایب دی والی دی په کم ځای کې ضرورت را ان شاء الله دا هم چې نه راکوه دویم دا چې قاری صاحب دا خبر وکړه چې هغه تیار پولونه چې نه واچل نو ګوره د جنگ عسکریت نه ځان له خبرول پکار دا یو تکتیک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق غلې دغه چې صحابه ول شاوې غیر صاحب د مدینې نه شروع وکړو تذکر او بلچی شروع خندق کنهستو او مدینه کې خندق څومره چې نه جوړ کو دا تکتیک دی دا بچی نه کړه دشمن سره هم دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه او کجورو ته ور کې هو د کجورو ته کجورو ته ور کې هو نو څه مقصد دا چې دینو دغه وکړه هغه تیاری کجوري دغه کړلې په کار دا چې کجورو خوراکو د رعیت دا ولې وسولې دا خبره ده دا جهان یو جنگي په دغه ده دا خامخا به کې د دشمن سره کله په یو طریقه کې کله به جن بل طریقه کې هغه چې پلونه واچل هغه د سينو چې د مسلمانانو گاډي پر روانو او ایسته یو د پلونه واچل نه نه د خلیفه د پاره شرط مونږ یې ویلی و چې دا به چې دین روغي دا به مجنون لیونی بنئ دا د لیونو کار دی چې مسلمانانو پلونه اچوي دا دشمن را روانه دشمن دی چې دین هغه پلونه واچل مخکې ولې نه اچل نو دا خبره چې نه صحیح نه ده نو دا خو هغه خبرې وي چې کوم قاری صاحب وویل چې دا لس حقوق دي او دا په دې طریقه باندې چې دین هغه نشي ورکولای ان شاء الله ډیره حد پورې به ذهن تم خبره رسیدلی څنګه چلو ډاکټر صاحب دمه دې خبره نشته بس دې نیمه ګنټه څلور درې منټه دی وشو ها ها ابو سعید مولوی صاحب په مخکنی مجلس کې د خلیفۃ المسلمین لپاره ضروری ګڼلی په امت باندې په رعیت باندې چې هغه ته به ورکیا اوس ټول نو اوس وسنې خبرو په اساس باندې هغه اکثر نفي شوله پر رعیت او امت باندې دا بنیادی لس حقوق دا د امت او د رعیت حق دی چې خلیفه به ورکوي که نیشي ورکولی جهادي رهبر دی د یو مجموعې مشر دی خو خلیفة المسلمین نه دی بیعت ورسره فرض نه دی که چا ورسره بیعت ونه کړو مرګ د جاهلیت نه دی جهاد یې کېږي شهادت که شهید شي شهادت یې حق دی مخکې دا ثابته کړې وه یو یو باندې واپس زه راځو لږ وضاحت وسه کوو یو خدا مثلا د ټولو د اسلامی امت د ټولو مکتبه مکاتب فکر په نسبت اتفاقی ده چې یو ځل یو علاقه دارالاسلام ګرځیدلی او هغه بیا کفر په حمله وکي قبضه کی نو هغه آزادول به دفاعي جهادي اقدامي جهاد دې ته ویل کېږي چې خپل کور حاصل کړي او په بل باندې حمله شروع کړي موږ لا خپل کورونه نه دي آزاد کړي فکر کوم دی دا د اسلامي امت چې څومره مکاتبي فکر دي مذاهب اربعه په شمول د اهل ظواهر باندې ټول په دې متفق دي چې وزل د دارالاسلام یو خاوره چې اسلامي حکومت به شوی د کفر قبضه ته لاړ شي بیا د هغه ازادول دې ته دفاعي جهاد وایي اقدامي جهاد ته نه وایي څه خپل کور ازادول ته دا نه وایي چې په کفر اقدام کوم هغه خپل کور ازادوي خپل پټی چې څوک ازادوي نو ما پلانکي تیری نه دی کړی ما پلانکي تعرض نه کړی زه خپل حق عالمه خپل کور عالمه فلحال ما خپل کورونه الو دا دفاعي جهاد دی په اقدامي جهاد کې سیبه نه د مصر والا دی نه د بغداد والا دی نه شام والا نه د خراسان او ترکستان والا دی ټول په دفاعي جهاد کې مصروف دي دا واضحه خبره ده د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمه رحمه الله عبارت چې کوم ذکر کړی هغه واضح عبارت دی پکې د تاتار تخصیص نشته لري عدو السائل وي چې کله یو عدو السائل یو بدترین دشمن په تا حمله اور شي ته د خپل کور د خپل ټاټوبي د خپل پټي د خپل ځمکې دفاع کې نو بیا تا د امیر ضرورت نشته لري دې کې تخصیص ته تاتاریانو نه دی کړی خو تاته هغه وخت کې مستاق تاتاریانو ځکه تاتاریانو حمله په عالم اسلام کړې وه تیری په عالم اسلام کړی و په دې وخت کې په دې وخت کې مستاق صلیبیان دي ځکه صلیبیانو حمله په عالم اسلام کړې ده یو فکر او سوچ د خلافت دی د خلافت فکر او سوچ صرف موږ نه کوو دغه لپاره جدوجهد کوو دغه لپاره جهاد فرض عین ګڼو دغه لپاره هجرت کړی دی دغه لپاره شهادتونه قرباني ورکوو یو نقشه د خلافت ته چې یو سړی موږ ته داسې یو نقشه د خلافت پیش کوي چې هغه خلافت نه وي او ماته وایي خامخا دا دی دا خلافت اوس نوې شی نه دی چې اوس به زده کوو یا اوس په چا وحي کېږي دا خو مخکې تېر شوی دی د دې نقشې د هغه نقشې تطبیق وکړه د هغه نقشې د حصول دپاره عالمي نړیوال جهاد شروع دی خلکو پکې ګیرې سپینې شولې په لکونو شهیدان ورکړی شول په لکونو قیدیان دي لوی لوی جهادي جبهات دي هغه نعوذ بالله چې دونه قرباني ورکوي دونه باطل پرست نه دي چې خلافت راغلی او انکار ته کوي جناب والا هغه اسلامي نقشه چې کم په په شرعي کتابونو کې د سیرت په کتابونو کې او کوم وخت موږ پیش کړه چې کوم خلفای راشدینو صحابه کرامو پیش کړي و هغه شرعي خلاف د خلافت هغه نقشه نشته نه هغه نه لامخ تر هغه دغه لپاره jihad روان دي یو خو سخت نقشه ده چې د شریعت په رڼا کې نشي ثابتېدلی داغه د ثبوت نه عجز دی او به ویم دغه نقشه ده نو د دلیل تابع صحابه کرام او خلفای راشدین زمونږ د پاره نمونه ده د هغو نقشه د خلافت پرته ده. د هغسې مقایسه مونږ وکړه هم او څوک دې وکړي مونږ تفصیلات وختي ذکر کړي صحابه کرامو نظریه د خلفای راشدینو طرز عمل د اهل سنت والجماعت عقیده او لس بنیادي حقوق چې دا مقومات د خلافت دي موږ دا موقف دی چې خلیفه به دا امت ته ورکوي رعیت ته به ورکوي آیا په اسلامي خلافت کې چرته داسې تیر شوي دي چې صرف اسلامي خلافت به هغه خلکو ته غلس حقوق ورکوي چې کوم څه بیعت کړي او په دغه د اسلامي خلافت په دغه ځمکه باندې دولت اسلامي په دغه ځمکه باندې به نور خلکو باندې منه هیڅ به متنوي په چوګام کې به صرف په هغه خلکو باندې حدود قائميږي اسلامي خلافت به صرف په هغه خلکو تنفيذي کې چا بیعت کړی که چا وسنه کړی هغه ته به اسم نه وای دا خو یو بالکل د څه تصور دی د څه خبره ده چې یقیني په هغه هغه هغه انتهایی هغه ضعیف کتب شي پاکه داسې داسې وجود نه لري کله چې د اسلامي دولت ساحه یو زیاته فراخه شوه الته به خپل لوایح په ټولو خلکو عملی ان کفار کول نه چې کوم د اسلامي حکومت لوایخي د دې ځین لپاره والیان مقرر شول دا د اسلامي دولت ولایتونه وګرځیدل صوبې وګرځیدلې نو دلته به صرف په هغه چا قانون تطبیق کیږي چې په خپل وغواړي چې زه بیعت کوم په ما به دا خو ریټ نشو دا خو په خپل سړی قانون په ځان تطبیق کوي په خپل خو به حکومت نم ضرورت نشته لري سبا حکومت وایي دیتا چې کله یو موضوع مخې ته راشي که څوک منی او کنه منی هغه خپل تنفیذ د احکامو بکیا ته خو نوې الفاظ مونږ واورېدله چې څوک یې رعیت یې هغه سم تنفیذ د احکامو کوي او دلته به صرف په مجاهدینو باندې او بیا په خصوصا په هغه مجاهدینو باندې چې بیعت یې کړی په هغو به تنفیذ د احکامو کېږي د اسلامي قانون د اسلامي شریعت بنیادي لس حقوق دي هغه بنیادي لس حقوق په دې موجوده حالت کې یو جهادي رهبر هم امت ته نشي ورکولی کمې علاقې چې د خپل دولت د خپل جو حکومت حصه ګڼي هلته یې نشي ورکولی نه په ذات خود په خپله شي ورکولی نه د هغه ولات او د هغه والین شي ورکولی دغه تفصیل موږ مخکې تفصیلا ذکر کړی و دوباره چې ذکر کوو ډېر وخالي سبا د امریکې د یری او د د مدینه منورې د یری موازنه کیږي مدینه منوره باندې دا پرونه مونږ ویلو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې مدینه منوره آزاده مکه مکه مکرمه آزاده ډیر مناطق آزاد مسلمانان په قوت کې چې مرتدینو خلاف وتل په ډیر رسول لګ ورځو کې درې کړل مسلسل مدینه په حالت جنگ کې نه و نه مسلسل مکه معظمه په حالت کې جنگ کې و وقتی طور باندی هغوی چرته کال دوه کاله پس په مدینی حمله کوله لا حمله کلیم نو صحابه کرامو د مخکی نه دفاعی لاین او ترتیب جوړ کو دلته خو هغه غزه د مخکی نه قبضه کړی دی مجاهدین ورنه ودری په ګوریل شکل کې دي لاندې د کر او فر صورت حال دی هغه په د دې حالت مدینه قیاس کول دلته 24 غنټې 40 غنټې خلی امیر چا چې د خلافت او د امارت دعوه کړې ده په دغه منطقه کې په دې 40 غنټو کې په خپل 2 غنټې ښکارا نشي ګرځیدلی بازارونو کې ښکارا 2 غنټې 3 غنټې نشي راوتلی دا حقیقت دی دونه جنگي صورتحال دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دسی او صحابه کرام دسی وو مدینه منوره مکه معظمه دی کیفیت کې و یقیني چې دی کیفیت کې نه و یا کوم علاقې چې د اسلامي دولت حصہ ګرځېدلې ده یمن قفقاز خراسان کې هغه صورتحال دسی دی دا غي والیان آزاد په خراسان کې نقل حرکت شي کولای هغه ته په خپل د لارو امنیت حاصل دی دا غي خو مونږ هم رعیت یو ځکه دا هم د خراسان حصہ ګرځوله مونږ د کونړ کونړ پورې پر امن تلې شو د جلال آباد پورې تلې شو خلیفه خو به د لارو د سبولو امن راولي دغه والیان به امن راولي دا حقوق څنګه خلیفه ته حاصل دي دا دغه ولاتو تم حاصل دي دغه اولاد بم داسې کوي او د دین هم هغه عاجز دی هم والین عاجز دي دوه په مبارک او مقدس جهاد کې مصروف دي الله دې دې حتی ورسیا چې دې قوت او سلطه راشي چې هم په خپل په امن کې شي هم دې نور ته امن ورکي او هم به اقدامي جهاد هم پسې شروع شي خو په یو چې نقشن نه راغلی خامخا په زور تطبیق کوله او د مجاهدینو صفونه ماتوله او هغوی په خپل جهاد کې په شک کې واقع کول چې مرګ د جاهلیت دی که شهید شوي که جهاد دې نه کېږي بل تنظیم کې له کار نه روا دی نو دا قبل از وقت په ځای اسې زور لګول دي ښه د قاضي تقرر وای د خراسان د پاره قاضي د قفقا د یو د قاضي تقرر دی یو د قاضي ریټ دی چې قاضي به خپل ریټ قائمه یا نه د خراسان قاضي به په کم کم ځای کې خپل ریټ قائم کی اسلامي خلافت او اسلامي دولت خو دې ته و چې داغه ذمہ داری دار چې کله داغه د ریټ خلاف ورزي وشي داغه د لایحې خلاف ورزي وشي د شریعت خلاف فورا باسړی رانیسی قاتل به رانیسي، ځاني به رانیسي، د اسلامي قوانینو مخالفین به رانیسي. دلته دا رشته چې د کونړ نه دی چې هغه سره نه څوک څوک راولي خراسان قاضي ته خو صرف هغه چې چا اوس په خپل بیعت کړی دی خبره تر هغه پورې محدوده شوله دونه یو ضعف دی چې ټول خراسان قاضي دی کنه ټول خراسان ولایت دی خدای خبر چې د خراسان صحیح حدود و تاریخ ګوري چې کوم دی د اټک نه د امو پورې دی که د اټک نه د ایران پورې حصه ده په دې ټولو کې به د خراسان قاضي خپل ټټ قایم کړي د قاضي تقرر قاضي خو دې څنګه مقرر کړي دي عبدالولي خان مقرر کړي عبدالخان امیر چې مقرر کړي دي نور مو د ارچ خپل خپل قاضیان دي او به آیا دا شته چې ولاقه ده د اسلامي دولت حصې د اسلامي خلافت حصې الته مختلف قاضیان دي یو د د خلافت قاضي یو د یو تنظیم قاضي بل د بل تنظیم قاضي بل د د دې د دې د دې واضح دلیل دی چې خلافت نه دی راغلی دلته ورنه خلافت چې راشي بیرچا مجال شو د حکومت به خپل قاضیان دي اصل ریټ خو د حکومت دی د کته منطقو باندې په شهري علاقو باندې نو صرف د قاضي په تقرري باندې چې قاضي مقرر شو او حدود شي قائموله دا اسی دعوه د بلا دلیل منګه ویل وې دا دلته چې موږ ناس یو دا په غارونه کې وو جناب والا یو عام خلک دی یو قیادتونه دي دا حقیقت نه دی چې قیادتونه څومره غیر محفوظ دي قیادتونه آزاد نقل او نقل و حرکت نه نهایت ګرامي مشکلي همیشه په حالت جنگ کې دي د مشکل د ون نظام منطقي اختیاري کړی دي امن د سبولو به ورکه خلیفہ دغه والیان به ورکه دا امن د سبولو چې مکمل په نفي کې دی نو د امن خبره مکمل د بداحت نه خلاف ده چې هغه امن خلکو ته شي ورکولې ځکه خراسان خپل ولایت غني نو داغه اهل داغه رعیت شو خراسان خلک جلال آباد ته پم نشتلای کم چې د ویره خبره وکړه چې صحابه کرام ووتل د مدینې منورې دفاع لپاره یو وقتي واقعه وه دائمي بد امني دائمي حمله هغه مدینه منوره کې نه وي چې په دا دوامدار تور باندې جنگ زده و 24 غنټې په جنگ کې و نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو قیادتونو ښکارا ظهور نشو کولای د مشکل څخه مخ وو داسې کیفیت مدینه منوره کې نو مکه معظمه کې مدینه وبلغت القلوب الحناجر پرون هم دا مونږ ویلو چې دا وقتی محاصره وه خبره وه به جنگ هم نو شوی څه تیراندازي وشوله واپس خلک الله تعالی زړونو کې رعب وغورځه واپس شوله نور مدینه کې مثالی امن وو مثالی امن مدینه کې وو د دې باوجود چې د عربو جزیره د بدامنۍ شکار وه، غله، ډاکوان، افراتفري، فوضا، لاقانونیت، لیکن مدینه منوره کې په دایمي یو مثالي امن و. دا امن چرته په خراسان کې دی، دا امر چرته په قفقاز کې دی، دا امر چرته په یمن کې دی، دا امن چرته په عراق او شام کې دی. بل دا د امنیت نه دا مراد نه دی چې بیخي د هیڅ څه واقع نه کېږي و د عرنین واقع وشوه نو څنګه د امن خو نبي رسالت وسلام ورنه کو داسې امن خو د انسان په طاقت او ګمان کې نه دی نه داسې امن دعوه من کو چې خلیفه به داسې امن ورکوي خلکو ته چې بیخي د سره سره څوک چې بل چا لاسه نه مړ شي نه خوږ شي نه چاته په تاریخ انسانیت کې څه واقع وشي د هغه په تور خلافت کې داسې امن دعوه من نه کړې جناب والا او دا ناممکنه هم ده چې داسې امن دې څوک ورکړی شي کوم کتابونه خو د امن هغه عبارتونه موږ هم ذکر کړه ابو سعید نور سیم ذکر کړي دا امن به خلیفه رعیت ته ورکیا دا هانه مراد دغه امن نه چې ډوړي واقع باندې پیش کیږي یو عادي امن غواړو عادي امن هغه عادي امن فی الحال هیڅ څوک نشي ورکولای وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله تعالی د خلافت مقاصدو کې دا ذکر کوي چې امن خوف په امن بدل شي دا چرته ده خوف په امن باندې الحمدلله مجاهدین د څنګه ډېر بوکان دی ریږي لیکن یو توعیب خو تبعی خوف د چا زیات د چا کمی خو هغه سي امن نشته لکه څنګه چې امن موږ جهاد نو شروع کړی د کفر دشمنی چې نو شروع کړی په خپل کلو بازارونو کې څنګه آزادو آیا څه امن موږ ته شته نشته هغه څه به خوفي موږ کې شته څنګه چې الته به خوفو وليبدلنهم بما چې کله خلافت راغې موږ ته به یقینا داغه نه زیاته به خوفي حاصله شي څنګه به خوفي چې قبل جهاد موږ ته حاصله و او دغه تواغیتو کارونو کې په امن بلا خوف بلا خوف خطر ګرځیدلو که چرته حقیقی خلافت راغی دینه خه به خوفی به موږ ته حاصله شي اوس هم زمون قیادت به خوف کړي څوک زیات او څوک کم Merci. الجهاد منعنا در اسلام خلیفہ صاحب د هر چا سره جنگ روان کړی دی دا ټیم لګ دی هغه خبره ځان له تفصیل غواړي سړی په دې حقیقت باندې پوه شي د هر چا سره جهاد منعنا د اسلام دارې چې تا مخکې اسلامي خلافت قائم مخکې ستا سره خپل خاورې د ازادي بیا په اقدامي صورت کې کافر ته یا دعوت ورکې یا ورته جزیه وې یا جنګ ته تیارې فی الحال موږ په دفاعي جهاد کې وختي موږ ویل چې په دې باندې د ټول اسلامي مکاتب او فکر اتفاق دی چې کله یو خطه دارالاسلام یو ځل ګرځېدلی بیا د بیا هغه کفار ونیسي بیا به جهاد فر بیا ازادول فرض دی هغه به دفاعي جهاد دی دا کوم عبارت چې د اقدامي جهاد په صورت کې دی او په هر وخت کې د هر چا سره په هر ځای کې جنگ کول دا د نبی رسول الله سلام دوامدار سنت نه وو مدینه منوره آزاده وه د صحابه کرامو کنټرول کوي د ټول خلکو سره جنگ د يهودو سره معاهدې د نورو قبایلو سره معاهدې د جنگ روخي صرف قریش طرف ته ګرځولې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیاست او تقلیل الاعداء دشمن کمول ځانته یو به معاهده کې کو په بل په بل به گزار وکړو د د قریشو په شکست کې یو بنیادي کردار د نبی علیه الصلاة والسلام حکیمانه سیاست ادا کړی چې دښمن یې ځان ته کم کو صرف قریش ته د جنګ رخو وګرځاو چې قریشو شکست وخوړه نو قریش داسې خلکو په عربو کې چې د عربو د هغو تابعداري عربو کوله ان العرب الا لا الا ان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش سیرت کې راځي چې عرب سوا د قریش نه بل چا منی نه نور نور قبایل په خپل راوغورځیدل او بیا بوتان یې راوستل ماته کړل من کوم سیاست شروع کو لا په ضعف کې وو کمزوري وو هغه سيزونه مو اورځول چې کم باندې هغه د هغه مذهب او مسلک بې ضمیر او بې احساس مړ خلک مرا پاتېږي دا په په د شیعه د اهل تشیع په تاریخ کې ورنه ځل دي چې ټول اهل تشیع په یو ځل را پاتې دي د شیعو په تاریخ کې د سنیانو د مسلمانانو په شانې داسې نه دي تیر شوي چې د ټولو خلک د ټولو علاقو نه خلک خپل مذهبي جنګ ته روان وي. شیعو همیشه په اسلامي خلافت کې دننه سازشونه کړي دي خو داسې عمومي پاڅون یې نه دی کړی. زما په فکر باندې دا زموږ د مجاهدینو د حکمت عملۍ کمزوري وه چې موږ لا خپل خاورې آزادولې او دا غو هغه مقدس مقامات هغه مغلظ مقامات دي خدای په نسبت مقدس دي هغه باروت واوله زوره شو ویډیوګانې دنیا ته عام شولې د خراسان نه د افغانستان نم شي روان دي عراق او جام د شام جنگ جنگيږي نبی عليه الصلاه والسلام بوتان په اورز مات نکړه تواغیت الاحیاء مقدم کړل په تواغیت الاموات باندې ژوندۍ توا ژوندۍ تواغیت مخکې کړل به یې مړه ته واغید درې کړله تباشر بنفس یباشر بنفسه نو کې عبارت چې خلیفه په خپل د څارنه د کارونو کوي ا دې مطلب دا هم نه دی موږ دا نه وایو چې په ټول عالم کې به څارنه کوي په چین کې به کوي په هند او په سند کې به هم کوي دا د انساني طاقت او بشري طاقت کې دم نه داس خبرې موږ نه کوو چې هغه انساني طاقت او دیوانیم نه کوي خو کم از کم څه د کارونو څارنه خو به په خپله کوي په هغه دارالخلافه په مرکز کې خو به کوي فی الحال چې هغه کوم کیفیت کې دی جهادي قیادونه چې کوم کیفیت کې دي ما ته وایي چې یو سړی دوه ګنټې درې ګنټې یو ورځ مکمل ښکاره راښکاره کېدی نه شي نو هغه به ترتیب څنګه جوړ کړي یو نظم یو تنظیم شي چلولی خو دا چې مکمل یو مجتمع یو ټولنه او به تر ټول امت قیادت وکړي دا نه ممکنه ده د یو جهادي تنظیم قیادت شي کولی او دا اول ځل بشي چیرې دا به ورنه د خلافت نوم ورکول کیږي دا غیر رعیت صرف مجاهدین او مجاهدینو کې به صرف هغه خلک چې بیعت وسه کړی او رټ بیم سری پاک خلکو یې دا به ولنه اسلامي خلافت نه د لارو تحفظ مهم دی د لارو تحفظ حقیقت کې نړیوالانو لپاره لوی وړي و لارې محفوظ دي نه ده شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله لپاره او چې کله اسلامي خلافت قائم شي نو آیا به تنه د عوام استثناء جایز ده دا علاقه د اسلامي دولت او اسلامي خلافت یې سو ګرځیدله نو دلته بس حقوق او لوائح به صرف هغه مجاهدین د حقیقي چې کوم بیعت کړي د عوام به مستثنا وي چې اسلامي خلافت کله قائم شي به په کافر باندې په کافرم تیندې مستثنا به به جزیه او ټیکس ورکړي نو یو مسلمان به دې څنګه مستثنا وي په دې وجه مونږ وایو چې جناب والا تنظیم دی جهادي مجموعه ده خلافت نه دی خلافت چې کله راشي دلته به هندو سیک هم مني چې نه مني جزیه به راکوي د چې په خوښه مونږ د یو جهادي رهبر هم منو مخکې موږ عبارتونو کې دا ذکر کړی وو چې خلک به وروسته را روان دي وروسته را روان دي موږ باقاعده یو مستقل بحث دی چې خلیفه هغه ته وایي چې خلک د یې د وجې نه دغه لوایح دغه قوانین دغه لایحې مني که د کوم قانون اعلان چې هغه کړی د شریعت مطابق خلک د یې د وجې نه هغه مني ټیم نشته دی بس زیګ راکو ټیم ډیر شه کینټه کینټه د پرې دا شپږ د شمنټ مخې موري چې بیان شو پکې دوه شمنټ شوې دي د اوسنی بیان کې زمونږ زما څونه ټیم پاتې شو ما ته ډیر بحث پاتې دی به موري چې خو نیمه ګنټه ټیم ورکړل او ډاکټر صاحب یو نیمه ګنټه ټیم ورکړل او یو نیمه ګنټه کې خو نیمه ګنټه نه زیات شپږ شمنټ بیان کړی کنه او دوش منټه مو دې په دوش منټه کې نو بس پک درته ما مې دا دې ورسې کنه څوار لس منټه ته ټیم پاتې ده مو دې پټې نور مې بسم الله الرحمن الوجه الثامن ما خپل چې کومه سلسله شروع کړې واغه ته واپس راځم یو غنټه ټیم ستاسو د بغدادي شپ د تنظیم د عراق او شام بعضې علاقو باندې اثر د نور جهادي مجموعاتو مقابله کې سوا شو هلته یې د خپل دولت اولا او بیا د خلافت اعلان وکړو او څه موده پسې بیا مصر لیبیا قفقاز یمن او خراسان د پاره د خپل دولت دای د خپل دولت خلافت ولایات وګرځول نوله خبره دار چې دا منطقي مفتوحه علاقې نه دي مجاهدین په ګورله شکل کې بده کې مصروف دي نظامونه تاغوت تحت دي په اسلامي تاریخ کې داسې مثال نشته دی چې علاقه فتح شوي نه یا کاملا د طاغوت ماتحت وي مجاهدین پکې په غرونو کې ځنګلو کې بایبانونو کې په پټه ښکارا ګوریلا جنگونو کې مصروف وي او هغه د اسلامي دولت صوبه ولایت وګرځي رسمي والی ورله وټاکلی شي ځکه کومه علاقه چې د اسلامي دولت برخه ګرځي په هغه کې درې خبرې ضروري دي یو دا چې په هغه علاقه کې به د دغه دولت سلطه وي، دویم د دغه علاقې اوسېدونکي به د اسلامي دولت رعیت وي، دریم د هغه ځمکه او وطن به د اسلامي دولت وي، ځکه دولت د دې درې څیزونو نه جوړېږي، سلطه او حاکم، رعیت او دریم ځمکه او وطن. لکه علامه محمد مبارک په نظام الاسلام صفحه اټاون کې لیکي تتکون كل دولة من ثلاثة عناصر هر دولت د درې عناصرو نه جوړیږي یو سلطه ده سلطه هغه قوت دی چې د خلکو کارونه برابروي لکه د خلکو مشکلات حل کوي نو دوی تعمیراتي کارونه کوي دوی نه دفاع کوي او دوی تعمیراتي کارونه کوي لکه مخکې تیر شو چې پلونه جوړوي نو فی الحال د دې ځای والیان په دې پوزیشن کې دي چې خلکو له پلونه جوړ کړي بلکې موږ داسې حالت جنګ کې چې شته پلونه ورانه وو دا نه ده چې موږ په دغه را ده موږ په دې نه پوهېږو دا دا جنګي تحقیق دی دا تکنیک دی یقیني جنګي تکنیک دی خو موږ په دې پوزیشن کې وو چې جنګي تکنیک په وجه باندې هغه شته ورانه وو څه ځای کېدو په وجه نه د دغه مجاهدینو د دفاع په خاطر خو دې پوزیشن کې چې ورله جوړی کو نو یو سلطنه د هغه قوت دی چې د خلکو کارونه برابرې د خلکو تعمیراتي کارونه کوي دوی نه دفاع کوي او هر کچې دوی په خپل مینځ کې د نورو قبیلو سره څه مشکلات پیدا چې هغه حل کوي او سلطه تشریعیه دا د مشر حاکمانو، قاضیانو او نور ذمه وارانو نه جوړیږي چې دا په دغه دا کم ولایت کې به د دې داسې سلطه وي دي چې خلکو به تعمیراتي کارونه کوي د خلکو مشکلات به هم حل کوي دویم امت او رعیت دی د دولت لپاره دریم عنصر دریم جز دریمه اکایي هغه رعیت دی چې دغه دویمه چې دغه امت د رعیت کارونه بر دغه سلطې په ذریعه کېږي دا دویمه اکایي دویم عنصر دغه سلطه به د د دغه امت او دغه رعیت کارونه بر دغه سلطې دغه ورنی قوت په ذریعه سره کېږي د حاکم قاضیانو سیستم نظام په ذریعه سره دریم ځمکه وطن دی چې په دې کې دغه رعیت توسیږي او دغه سلطه او حاکمي طبقه احکام ورکې جاری کېږي او علامه مبارک رحمه الله هغه وایي چې ان ارض الدوله الاسلاميه یو دا چې د دې ځمکې اوسودونکي اسلام راوړي او ټول په ټوله په اسلام کې داخل شي او د اسلامي دولت حصه وګرځي او هغه خپل حاکم محاکم درې کړي نو دغه ځمکه د اسلام ګرځي دویم دا چې مسلمانان یې فتح کړي او په دې کې د اسلامي دولت حکم قائم شي او د اسلام احکام پکې تطبیق شي نو دینه معلومه شوه چې په یو ځمکه کې د شریعت احکام نافذ نه وي نو هغه د اسلامي دولت حصه ځمکه نشي جوړېدی چې په دارالاسلام کې به اوسېږي څوک دا کومه حصه چې دارالاسلام او د اسلامي دولت حصه ګرځي به څوک څوک اوسېږي نو هغه وجه دې کې به اوسېږي مسلمانان به کې اوسېږي یا پکې هغه کتابیان او معاهدین اوسېږي چې په اسلامي دولت کې استوګنه اختیار کړي او جزیه ورکړي یا هغه مستامنین چې نور کافر ملکونه راغلي موقت امن غوښتي تجارت تنم راغلي د سیاسي سیاحت تنم باندې راغلي د چا ملاقات تر راغلي خو امن غوښتي ذمي کافر، مسلمان، ذمي کافر، مستامن کافر او هغه حربي کافر چې د هغه سره معاهده نه وي شوي هغه ور پکې نشي اوسېدلی. حربي کافر چې د هغه سره معاهده نه وي شوي، مسلمان، ذمي، مستامن دا درې وړه دا درې قسمه خلک په اسلامي دولت کې اوسېږي، حربي کافر پکې نشي اوسېدلی چې معاهده ورسره نه شي. راځه خراسان کې اوس ګورو په خراسان کې حربیان شته کنه شته ټول حربیان نه دي یو لوی قوت د حربیانو نه دی دا چې اسلامي دولت حصہ شوله بیا پکې حربیان څنګه اوسېږي د حربیانو کنټرول دی پکې دغه صورتحال په یمن کې دغه صورتحال په قفقاز کې دغه صورتحال په لیبیا کې دغه صورتحال په ټولو منطقو کې دی په دې وجه مونږ وایو چې به دا داسې یو نقشه پیش کېږي د خلافت چې مونږ مجبور یو چې مونږ څنګه تطبیق وکړو د سابقه شریعت ته کوم شریعت چې مونږ سره صرف نه پاتې دی په دې درې عنصرونو کې په دې درې اکایي ګانو کې چې یو اکایي یو عنصر یو جز ختم شو نو هغه اسلامي دولت هملته ختم شو یا یې سلطه او کنټرول ختم شي په هغه منطقه کې اسلامي قانون په خلکو نشي نافذولی یا هغه خلک ختم شي بیخي خلک نه بچای نافذي یا دا چې یا اسلامي قانون نه او یا دا چې هغه ځمکه د سره نه ځمکه د لاسه لاړ شي دې ته بل طرف ته لاړ شي نو هغه وایي چې تفني الدولة أو تزول بزوال أحد عناصرها الثلاثة السابق ذكرها وهي السكان والإقليم والسلطة حاصل دار چې دولت اسلامي بدې ختميږي چې دغه اهم عناصر ثلاثه نه یو ختم شي یا یې اوسېدونکي ختم شي، یا یې خاوره وطن ختم شي، یا یې سلطه یعنې واک او اختیار ختم شي. واک او اختیار یې ختم شو، واک او اختیار د بل چا راغی. ها لکه خراسان کې واک او اختیار د چا دی؟ په بعضې حصو باندې د امریکانیانو دی، په بعضې حصو باندې د فارسیانو دی، په بعضې حصو باندې د پنجابیانو دی، د پنجاب حکومت دی، یا بعضې حصو باندې د صوبه سرحد د نشنلیانو دی، خو هر طرف ته د تواغیتو کنټرول دی. د بغدادي صاحب حفظه الله دولت چې د کومو علاقو اعلان د خپل دولت د ولایاتو په حیث د د بغدادي صاحب دولت دغه اعلان کې شوی خلافت چې د کومې علاقو اعلان د خپل دولت د ولایاتو په حیث وکړو هلته دغه درې اهم عناصر او اکایانو څخه یو هم نشته دی په دا اعلان کې شوی ولایتونو کې صرف جهادي ګورله مجموعات فعال دي او ګورله کاروایانې کوي نو دغه ملکونو لپاره والیان ټاکل او د خپل دولت صوبې او حصې اعلانول د شرعي او ځمکني حقایقو خلاف ده او په دغه منطقو کې د کفر خلاف ښکېل جهادي مجموعات په اختلاف او افتراق کې واقع کول دي او د هغې جماعتونه او نظمونه تقسیمول دي او بس. ښه لسمه او نهمه وجه چې د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله سلطه قاصره ده او چې چا سلطه قاصره وي یو تنازل من کوو په کوم قنا سلطه باندې چې خلافت قائم کیږي موږ دا وایو چې سلطه سره نشته یو قاصره کمزوري ضعیفه چې مشابه در سلطه سره هغه قسم سلطه ده او چا چې داسې رقم سلطه یا خلیفه نشي کېدلی لکه په الموسوعة الفقهیه الکویتیه صفحه 216 شپږم جلد کې وایي او د دې استنباط د دې نه شوی چې الامام جنة یقاتل من ورائها او دې په موسوعه الفقيه الكويتيه کې وایي چې فان كان سلطته قاصره على ناحيه خاصه فليست بخليفه وان كانت عامه فهو خليفه کچتر حاکم سلطان خلیفه او بادشاہ قبضه په یو خاص طرف وي سلطه په یو خاص طرف وي قبضه په یو خاص د خلیفه نه دی او که قبضه او کنټرول عمومي وي نو دا خلیفه دی نو د بغدادي صاحب صاحب مقداي صاحب حفظه الله اثر د عالم اسلام او اسلامي امت په یو خاص طرف ته سلطنه یو اثر دی په عمومي امت یې نشته دی بلکې دغه طرف هم په حالت جنگ کې دی نور په کورولونو او لکونو مسلمانان دره کنټرول لاندې نه دي او دغه لږه علاقه چې در اثر لاندې ده دغه فضا هم د کوپر په قبضه کې ده علاقه مسلسل د بمبار لاندې ده او لا جنگ جاری دی علاقه میدان جنگ د رکر او فر صورت حال دی بار بار مونږ ویل که له یو جانب پیش قدمي کوي که له بل جانب پیش قدمي کوي په نږدې وخت کې وختي مونږ ویله الله تعالی دې دوباره فتح ورکړي په نږدې وخت کې د بغدادي ښار ګوټه واغستلی شو د دې نه مخکې کوباني اکثره حصه اخیستې شوې وه څه موده وړاندې تنه مقدادیه واغستلی شوه او هم دې ته ورته صورتحال له تکرید تکرید دی الله دې فتوحات ورکړي فتوحات دې الله تعالی مزید جاري کړي خو دا مثالونه دې لپاره نه ورکوم څوک څوک څوک پړ کومه مثالونه دې لپاره کوم چې حقیقت صورتحال داسې دی نو که موږ یو شرعي حکم تطبیق کوو په کار چې هغه حق صورت حال واضح کړو چې تطبیق کیږي اوسه به یې تطبیق کړو چې نه تطبیق کیږي نو اسې زور لګول دا شرعي نصوص په بل ځای حمل کول دا شرعي نصوصو تحریف دی نو دغه منطقه په حالت جنگ کې ده د جنګ حتمي نتایج لا نه دي معلوم. منطقه به هله په واضحه مفتوحه علاقه به بدلېږي چې دښمن فضايي بمبارونه او ځمکني پېشقدمي او تعرضونه بند شي. یو کله کله چېرته په په یو کال کې څوک مزایل راولي هغه نه چې مسلسل جنګ اعلان شوی یو جنګ وي نو تعرضونه بند شي او علاقه د بغدادي صاحب حفظ الله په قیادت کې جنګي حالت نه وځي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله د خپل ټیم کې زه جلتی کوم چې د قاری صاحب دا کمی خبرې دي د وضاحت وکم او بیا د سلطه خبرې او د بیعت د وجوب چې کوم حدیث دي کوشش کوم چې ان شاء الله ټول به ختم کړم دفاعي جهاد باره کې قاری صاحب خبر وکړه چې دا خو بالکل تنزل د خبر رااله دفاعي جهاد دی ته وایي اقدامي جهاد دی ته نه ویل کې یو سړی کور مقبوزي ناغه دفاعي جهاد هغه اقدامي جهاد نه دی نو دا ته پوس پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه باندې حمله کوله نو دا دفاعي جهاد او که دا اقدامي جهاد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه کور چرته او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور چرته او د عمر رضی الله عنه کور چرته په کم دي کې دا د دقه مکه نه وتی او په مدینه کې اوسېدل او بیرته خپل کورونو د ازادۍ لپاره رال او دا غو جهاد سو هغه اقدامي جهاد دا خبره صحیح چې دا نه غنه ده دویم دا چې مثلا دا څنګه چې خلیفہ لري ځنه خلک وایي رب دې وسه بیعت دی او د ځنو سره چې نه غنه نو بیعت په ټولو واجب دی زموږ خو دا مدعا ده چې څوک یې نه کوي دا ګناهګار دی خو یو سړی سره خلیفه مني نه هغه وایي دا خلیفه دی نه نو شریعت کې د هغه بیا هم حکم شته دی خو لکه داسې ده چې موږ خو دا دعوه ده که نه چې څوک بیعت نه کوي هغه ګناهګار دی موږ کله دا ویلي دي خو موږ دا ویل چې فی رعیتي په حال چې دا کم رعیت دغه دی او دلته دی الحمدلله هغه مکمل شریعت ته تیار دی او هر حق چې دی هغه ورغه ورکول شي بل دا چې داسې وم چې کم ګوره د هغه ایما د هغه نه منو لکه معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه سره بیعت نه کړی کنه نو علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه دغه حکم منو هغه باندې دغه تطبیق کېده یا عبد الملک ابن عبد عبد الله بن زبیر رضی الله مروان ابن حکم وسبعات نو کړي نو څه مطلب هغه د رعیت او هغه باندې حکم یې کولش دا خبره بل دا چې ګوره قاضین الحمدالله د قاضیان دي خو داسې قاضیان نه دي د هغه ښځي شوکت دي چې شوکت خلک ورسره دی او هره مسله چې ان شاء الله هغه کوي د هغه به تنفیذ خامخا ان شاء الله چې دی نه کوي بل دا چې ګوره یره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دومره په یره کې چې کله دا فتنه د ارتداد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د مدینه حالاتو هغه موږ مخکې ذکر کړل خو یو همیشه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه الله وعده وعده کړی والله یعصمک من الناس هغه په نصب الله را لګل تا الله د خلکو نه بچي بل دا چې ګوره مدینه کې د صحابه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو دا فتنه د ارتداد دومره جوړه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې په مکه باندې کم والی او عتبه بن اسید هغه د یره د وجنه پټ شو چې یو ځکه چې خلک مې په شهید نه کی حالان کې مکه چې ونه دا لا په دغه وخت کې دغه سره و د صحابه سره چې ور سره و بل دا چې کله صحابه مدینه ته رال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو دغه بارک راځي وکانو فيه خائفین یصبحون ويمسون في الصلاه یا دوره په یره کې چې شپه ورځ به جن پاس له هغه دغه غاړي ته بیا چلی وسره به تور لري کوله نو فقال رجل یا رسول الله اما یاتی علینا یوم نامن فیها ونزعو الصلاه یا د الله رسول دې اصلي خو موږ ستړي کړو د شي ورځ برای چې موږ د تور او ډال کله چې نه کیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غلط تسلی ورکړه نه دا نه و چې وختي وا مسلسل په هغه باندې جنه په یره کیو بل دا چې دا د فتنه د ارتداد چې کله چې دا هغه جوړ شوله نو دومره یې جوړ شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه صحابه ته ول مسلح به جمعه ترازی او په جماعت کې بل ته وخت راوي ځکه چې د دغور طرفه د مرتدینو طرفه د حمله خطر ده ګوره دا زمونږ د پر دقه سیرت ده دقه تاریخ ده یو سړی خلافت چې 24 غنټه کو په خطر کې راغه د وجنا خلافت دا نشي نقصان کېدل او داغه د وجنا خلافت چې دین هغه تک نقصان هغه نه رسیږي بل دا چې ګوره بوتان ماتول دا یو سیاست نو ګوره بوتان د ابراهیم علی السلام ځان لو ځان لفجه لهم جزازه په یو کس ټول بوتان ماته الحمدلله خو په زراو خلق دی بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه ته رااله نو علی رضی الله عنه اولنې تشکیل هغه په دې باندې وکړ چې یو قبر د نه چین اوچت پاتې نشي پات پاتې چین لا بوتو او بوتان په خپل چین رواجه ابن قیم رحمه الله وایي چې په کم دي د مسلمانانو سل ترا چې دی او فرض دي چلته چې بوتان لوړ زینه چې د قبرونو ته خاطر بل د معاهده خبره چې مثلا دا د ټول خلکو سره په جنگ کې نو دا مونږ خو په دې خاطر وه دا خد دغه دی معاهده دا چې نه دوه اجازه شته امام او دغه وخت خلیفہ له اختیار دی چې معاهدم کولای شي او دا رنګ چې نه ټول خلکو سره جنگ هم چې نه کولای شي نو دا اختیار دی د دواړو چې دی نه هغه اجازت شته دی دا کوم چې دی نه داسې یو سیاست نه دی چې مثلا دا د شریعت نه هغه چې دی نه دا خلاف دی پاتې را پاتې شو دا خبره چې دا خلی د خلیفہ لپاره د سلطې خبره او دا خلک چې کوم سره بیعت کوي نه ان شاء الله به دې باندې بزو څه عبارتونه وایم او چې بیا دغه ته ځان ورسو چې کوم باس دغه ډیر پاتې دی قاری شوی عبارت هو خو نیمه هو وایي فان کان سلطته قاصره علی ناحیة خاصة فلیس بخلیفة وایي که چرته د یو کس سلطه قاصره او کمه وه په یو ناحیه و صرف نو دا خلیفه نه دی وان کانت عامة فهو الخلیفة او که عامه وه نو دا خلیفه دی وقد وجدت فی العصور الاسلامیة المختلفة مختلفة خو بیا وروسته پسې وایي دا د قاري صاحب نه کیدای شي پاتې شوی چې په خلافت په اسلامي تاریخ کې د دې په خلاف باندې چې خلافتونه دغ شوي دي کله داسې هم شوی چې یو خلیفه دی او هغه بلا سلطه دی کما وقع فی اواخر عهد العباسین او سلطة بلا خلاف کما وقع فی عهد الممالک او الحمدلله دا موږ نه من دا نه ویو دا چې ګنه مثلا د ابوبکر بغدادي حفظه الله دغه سلطان نشته دی الحمدلله دغه سلطان دلته ګوره ناحیه ویلې د ناحیه څه ته یو طرف ته یو ځای ته چې په یو ځای باندې چنه سلطه راځي دغه خو ګوره په ملک باندې سلطه دغه خپل راپورټ دی چې دوی څه دومره علاقه ده چې د برتانیې عمر علاقه ده دا ناحیه ده نه دا ناحیه نه ده نو لهذا دا د ناحیه باره کې هغه بس یو ځی باندې مثلا سره تراشه اعلان وکي لکه مخکې د کونړ کې یو کس کړي نو دغه د خلیفہ نه ویل کې الحمدلله داغه چې دین غټ قوت دی داغه چې دین دغه سره غټ علاقه ور سره ده بل دا چې ګوره د امام سلطان دا به څنګه قائميږي وایي اما فی الاسلام فالخلیفة یستمد سلطته فی الامة بحکم البیعة وایي د امام سلطه چې په امت کې چې دی نه دا اوږده کېږي نه دا په حکم د بیعت سره که نه چې مثل ته مثلا اول ورسته حل الحل ولقد بیعت وکړي د هغه نه وروسته ورسره ځای په ځای مسلمانان بیعت کوي په خپله د هغه سلطه جوړېږي که نه چې دلته اوس موږ بیعت وکړو داسې مثلا مومند وکړي داسې اوس چې دی نه نور وکړي داسې نور ځایونو کې مجاهدین وکړي په خپله سلطه هلته ورسېدله نه سلطه ګوره دا په بیعت باندې دا کیږي سلطه داسې یو بار داسې یو څه شی نشته چې مثلا ته مثلا د سلطې د بار سړی و چې په دې طریقه به سلطه راشي سلطه او طاقت چې نه دا په بیعت سره راځي چې مسلمانان څومره جمع کیږي بس په خپل معنی چې نو خبره دغه خبره شربت خوږیږي نو چې مسلمانان څومره جمع کیږي سلطه بچ دینه غډیریږي النظام السیاسی فی الاسلام دا چې نو دویشتمه صفحه اول جز کې دا ذکر کړی ده بل دا چې مخکې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کوم قول چې ما ووه چې ان نبی صلی الله علیه وسلم امر بطاعت الائمه الموجودین المعلومین الذین لهم سلطان یقدرون به على سیاست الناس لا بطاعت معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدره على شيء اصلا چې د هغه عمراو چې دغه اطاعت الله واجب کړي د هغه عمراوي چې موجود وي دویم دا چې معلوم وي مجهول بنئ او بل دا چې دغه لپاره قدرت او سلطه وي اوس دا قدرت او سلطه څه ده؟ نو هغه وایي، والذي له قدرة على انقاذ مقاصد الامامة فاذا امر برد مظلمة ردت واذا حکم بحد اقیم واذا عذر نفذ تعذیره فی رعیته چې د هغه داسې سلطه یې موږ هغه پوره کړل هغه پوره کولی شي په خپل رعیت کې او دارنګه چې کوم د مظلوم انتقام اخیستلی شي یو حد په چا قائموي هغه قائمولی شي چا له تعذیر ورکوي دا ورکولی شي نو دا کوم چې بیعت کړی دا رعیت یې ځان ته وایي که نه نو ولې دوی باندې دا نه شي دا کېدلی دا احکام او دا حدود او دا تعزیرات چې نشي ناپیژېدلی نو معامله الحکام پنځمه صفحه اول خدا خبر زین تر نه شي چې دا څنګه خلیفہ دی چې مثلا ته مثلا داغه چې نو ځنې خلک وایي را په دې قایمي او په دې نه قایمي داغه وجه دا ده چې خلک په نبی رسول الله بدل اسلام او سعود کما بدا اسلام په اول کې ناشنا مورث هم دا بیر دقشان ناشنا کی نو داسې ده چې له دې خلافت سره موږ ناشنا شوي یو او د خلافت موږ ته داسې یو دغه جوړ شوی دی دا داسې ناشنا نه دی نو د خلافت سره ناشنا کېدل نه دي پکار او ان شاء الله چې ټول خلکو له دغه دعوت ورکو الله به ټول به دې باندې چې راجمع کی نو مقصد دا دی چې ګوره دا ټول خلک په دې ټولو باندې دغه اطاعت څه دی واجب دی خو چې مثلا رعیت موږ هغه ته وسوي چې هغه سره دغه کړی دی دا بیعت کړی نه پاکه دا احکام دا جاری کول شي معاملۃ الحکام پنځمه صفحه اول جز کې بیا وایي هغه په فضائح الباطنیه کې وایي فإن الامامة تنعقد بالشوکة والشوکة تقوم بالمبايعة وایي امامت چې دی نو دا ګوره په شوکت سره چې هغه سره سلطه او طاقت وي والشوکة تقوم بالمبايعة او دا سلطه او شوکت چې راځي نو دا په بیعت سره راځي اول په بیعت د اهل الحل والعقد سره او د هغه نه وروسته چې دی نو بیا په نورو د نورو خلکو په بیعت سره. نو الحمدالله هغه سلطه او طاقت هغه ته حاصل شوی دی هلته هلته هغه کوم حدود دي کوم شریعت دی کوم سلطه چې د کوم مقصد لپاره دغه ته حاصله شوې ده اوس د سیده چې دا نور سلطه هغه ان شاء الله هغه مو ته ورس پر ورځ باندې چې روانه ده او حاصلېږي او ته فضایح الباطنیه د امام غزالی رحم الله 175 صفحه اول جز به دا غنه ته پوه شوې ده فكيف تقوم الشوکه بهم د دې امام په دې رعیت دا شوکه دا سلطه څنګه راځي نو هغه وایي، فإن الطاعة المشروطة ای فی طاعة الله، کوم طاعت مشروط د امام چې په رعیت باندې دی چې هغه په طاعت د الله کې دی، نو وایي، فی حق الخلق لقیام الشوکة الامام، په دې خلکو باندې چې دا کوم اطاعت د امام واجب دی دا د دې لپاره چې د قیام شوکة الامام د دې لپاره چې د امام دا سلطه او طاقت چې دی نه دا قایم شي. او بیا وی وی هذا سوال ما جرا لعلي وليت شعري لما لا يتذكر عند ايراد هذا السوال وای دا سوال چې څوک کوي چې د سلطه او طاقت او شوکت نشته نو وای دا دی ګوره لک سوال ته دغه وکی د علي رضی الله عنه حالات دی ځان تر مخ ته کې من استراب الاحوال وتخلف اشیاء عنه في القتال ومخالفتهم ولم ينظر الى شوكه معاويه وعدته ومقاومته لعلي بجنوده وانصاره وای ګوره دا دومره سوچ نه کوي چې یو طرف ته علي رضی الله عنه بل طرف ته د معاویه رضی څومره دغه سره شوکت ورسو چې مونږ مخکې ویل پرون چې په جنگ سیفین کې د معاویه رضی الله عنه سره 15 اتیا زره خلک ورسره او د علي رضی الله عنه سره چې او یا زره خلک ورسره خدا چا نه ول چې دې سره خلک ډېر ډېر دې سره ته چې دا کم ده نو ګوره دې ته لک سوچ نه وکی ولو شورت هاذا فی الامام که دا په امام کې شرط چې مکمل سلطه په ټوله دنیا باول راولي نو لم تنعقد الامامة لاحد قط وي چرته هم چې امام پیدا نه کوي دا به چرته هم امام چې نه بیا جوړ نشي من مبدا الامر الى زماننا هذا وي دا اول وخت نه ولا تر دې زمانه پورې د امام بسره پیدا نه کی نو د دې وجنه دا بر حواله چې کوم ما ویله فضائل الباطنیه 175 صفحه اول جز کې دا ذکر کړی دا بل دا چې دا کوم حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه د چا په غاړه کې چې بيعت نه يو دا مړ شو نو دا په مرګ د جاهليت مانې مړ شو نو په دې کې دا دې يو شرح ده د مسلم المفهم لما اشکل من تلخيص مسلم وي هي البيعت اي واجبة على کل مسلم دا بيعت په هر مسلمان باندې چې نه واجب دی دا نه دی ویلي چې مثلا هغه خلک د دین جدا دی چې کم د امام سره ونه اق خلکو باندې دا بيعت واجب دی او کم چې لري نو بس په خلکو باندې بيعت واجب نه دی نه نه عمومي حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تخصیص چې نه په کم نصر نه دی شوی صحابه وخت کې چې کله حالات راغلي دي نو صحابه ګوره دوه ځای شوي دي یا دا چې صحابه توقف کړی دی یا صحابه چې دی هغه بیعت کړی دی او یا د صحابه منځ کې اجتهادي مسلې راغلي دي غلطیان راغلي دي چې مثلا د مثلا هغه جنگونه شوي دي هغه د هغه خپل مسلې پاکه منګله دغه وال نه دي پکار نر دې د وجنه د د دې حدیث کې دا تخصیص نه شوی چې مثلا مثلا کم نږدې خلکو بس هغه صرف د جاهلیت د مرګ نه چې دینه بچ دي او کم چې لري ونه غنه دي المفهم لما اشکل من ترخیص مسلم دا درې نوي صفحه ده او دولسم جلد کې دا خبره ذکر کړې ده بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی قال شیخ ابن تیمیه قال ائمه السلف من صار له قدره وسلطان يفعل بهما مقصود الولايه فهو من الامر الذين اهم امر الله بطاعتهم ما لم يامر بمعصيه بمعصيه الله وای ګوره چاله چې دومره قدرت او سلطه حاصله شو چې هغه هغه مقصود د ولایت هغه پې کولو شو دغه باندې مخکې موږ بیان وکړو نو دا د هغه خلکو دی چې الله ردیو په اطاعت باندې امر کړی دی خلکو اطاعت چې دا لازم دی نو دا ذکر کړی دی المنتقى من مذهب الاعتدال 58 صفحه اول جز کې دا ذکر کړی دی بیا دا ذکر کوي ګوره وای سلطه څه شي ده وای فإن السلطه تكون سلطه شرعيه اذا حكم الحاكم بما انزل الله وایي سلطه شرعیه دا ده چې کله حاکم ته الله دومره سلطه او طاقت ورکړي امام ته چې هغه پرې کوم قانون الله رالیږلی چې دا پرې نافذ کولی شي نو بس سلطه وایي نور ته څه کوې چې د الله مکمل نظام پرې ته جاري کولی شې نو نور سلطه څه له غواړې وایي دې ته چې سلطه شرعیه ویل کېږي دغه مخکې عبادغه چې کتاب مې و دغه باندې دغه حواله ده دغه شانتي وللخليفة على المسلمين سلطة كاملة مطلقة مطلقة تقتضي الطاعة والنصر ګوره وای د خلیفه چلنه په مسلمانانو باندې مطلق سلطه ده کنه یعنی ته چې ځان ته مسلمان وې او هغه ته خلیفۃ المسلمین دین خو بس د اسلام او د کلمې په وجه په تا سلطه را ورسېدله کنه المؤمن څنګه آیات مؤمنان دا ورونه دي نو مطلب کو هغه د دنیا په هغه سر کې دی کو په دې سر کې دی نه د دوه ورونه خپل ارڅ چې یو شان دی هغه خبره نه نو ګوره منګه ورونه ټول مسلمانان یو ورونه دغه یو مشري چې په کمزې کې چې نه مشرو بس د ایمان کلمه اسلام بس د سلطه د بس دلته راورسېدل کنه دا ذکر کړی دی فقه الاحکام السلطانیه صفحه اول جزء او یو سل یو کم نوی چې دا ذکر کړی دی دا شانتي الدين الخالص کې دغه ذکر کوي دا شیخ امین الله حفظه الله والواجب عليه اعلى المسلم ان لا يبايع احدا من رؤساء الاحزاب السياسية والدينية ما لم يجتمع فيه شروط الخليفة واذا توفرت فالواجب على جميع المسلمين مبايعته ومناصرته ونصحه وي ګوره هيڅ څوک به چه نه د تنظيمونو سره يا که هغه سياسي تنظيمونه دي که ديني تنظيمونه دي ورسره بيعت نشته تر څو وري هغه سړی چه پهکې شروط د خلافت چه موجود شوي نه وي او کله چه پکې شروط د خلافت موجود شو نو فالواجب علی جمیع المسلمین مبایعته ومناصرته ونو نو په ټول مسلمانانو د هغه بیعت واجب دی د هغه مدد واجب دی د هغه خیرخواهي چې دا واجب ده الدین الخالص صفحه 52 شپږم جز کې دا ذکر کړی دی ډاکټر صاحب ټیم څومره ټیم ډیر نشته څومره دا غوښنه ان شاء الله يقول النسفي رحمه الله في تعريف الامامه نيابه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم في اقامة الدين بحيث يجب على کافة الامة الاتباع ګوره نسفي رحمه الله تعريف کوي امام څه ته وايي دا نيابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په قائمولو د دين کي په داسي طريقه سره چي واجب دی په ټول امت باندي اتباع نو وضاحت د معرف په څه معنی راځي په تعریب باندې راځي نو ګوره تعریب د امام دی کې دا نه دی ویل شوی چې مثلا ته مثلا وي تعریب چې نه دا څه جامع او مانعي نو په دې کې دا هر څه چې هغه راجم کړل هغه هغه امام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب دی چې کوم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی چې هغه قائم کړو نو داغه نورست او شروط د خلافت پکې موجود او اهل الحل ولقد ټاکلو نو بس په ټول مسلمانانو اتباع تابعداري چې دا لازمه ده عقائد النسفیه صفحه اول جز ده او یو سل یو کمه تیا چې دا ذکر کړی ده دغه شانتي فتاوا الدین الخالص هغه ذکر کوي وي وكذلك تجب مبايعة خليفة المسلمين إذا وجدا ونفذ الأحكام وحصلت له السلطة سواء كان بالغلبة أو بمبايعة أهل الحل والعقد أو بعهد من الخليفة الأول فإنه لا يجوز التأخير عن بيعته البتة فمن لم يباع مع علمه وقدرته فهو باغ عاص لله ورسوله وإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية اي على معصية الله اي على معصية الله وي کله چې یو امام وي واجب دی بیعت په ټولو مسلمانانو باندې د خلیفة المسلمین سره چې کله موجود شي ونفذ الاحکام او احکام جاري کول وحصلت له السلطه هغه له سلطه او طاقت حاصله شو چې مخکې موږ د غزالي رحمه الله او د نورو علماو اقوال وویل چې دومره سلطه ورله حاصله شو چې هغه په تنفیذ د احکام شرعیه وکولای شو نو او شروط پکې موجود وو وایي او بیا وایي سواء کان بالغلبه که دا په تغلب سره رالی او بمبایعت الحل والعقد یا اوس اهل الحل والعقد بیعت وکړو او بعهد من الخلیفه الاول یا چې نو د اول خلیفه لکه مثلا په استخلاف سره رالی نو فإنه لا يجوز التأخير عن بيعته البتة وې د دې د بیعت نه ورسته کېدل دا بالکل جایز نه دي او وې فمن لم يبايع مع علمه وقدرته او وې د چا چې ښه علم په دې باندې وو د قدرت په دې باندې او په دې باندې ښه علم رااله پیار شو چې دا خلیفه دی او په دې باندې قادر مو چې نه د بیعت سموانه هم تنو بیم بیعت نه کو نو فهو باغ عاص لله ورسوله دا باغی دی غدارنګ عاصی دی د الله او د الله د رسول و ان مات على ذلك کو په دې حالت کې دا مړ شو چې خو ته پته مو لګیدله او خه طاقت هم لرو وای ګوره خلیفه چې کوم بیعت واجب دی نو یو خو دا چې دا خلیفه په خپله معنی بیعت بالی په کوم ځای کې چې خلک ورتلی شي خو چې کوم ځای کې خلک لرې دی لرې اقالیم دي نو وای کوم چې هلته د امام نایب و هغه د هغه امام نایب چې کوم هلته و والی و هغه به د دې لپاره چې نه بیعت لي نو مسوع الفقه الاسلامیه 304 پنځه نو ګوره په دې کې دا خبره نه ده ذکر کړې نو لرې اقالیم چې کوم دي نو خامخا د د د کوم لرې ځایونه چې دي نو هغه ځایونو کې د امام هغه شان سلطانه کوم چې هلته په دارالخلافه کې نو ددې د وجې نه کومه سلطه چې په دار الخلافه کې ده دا شرط کول په هر ځای کې د مبايعه دپاره سلطه ګوره د مبايعه دپاره شرط ده يعنې د خليفة المسلمين دپاره شرط ده کوم څوک چې اوسه بيعت کوي په نور ځايونو کې د هغه دپاره ګوره دې سلطه شرط نه ده کومه سلطه چې مونږ د خليفة المسلمين دپاره ويو دا ذکر کړي مسوغة الفقه الاسلامي تین سو چار صفحه ده پنځم جز کې دغه شانتې تلخیص کتاب مسلم دا یو خبره کړې ده ده واذا تعذر الاصول الى الى الى, الى, الى الامام الاعظم أن يقيموا لأنفسهم من يدبرهم ممن يعترف للإمام الأعظم بالسمع والطاعة فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر له في إبقاء ذلك وعزله ثم للإمام أن يفوز لأهل الأقاليم البعيدة التفويز العام ويجعل الوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلها لتعذر المراجعة عليهم كما اتفق لأهل الهندلس وأقصى بلاد العجم دا وایي کنه وایي کله چې امام اعظم ته ستا رسیدل مشکل وو امام اعظم ته چې دی هغه ستا رسیدل څه هغه مشکل او نشو رسیدلی نو ان یقیموا لانفسهم من یدبرهم ممن یفت ممن یاتر فی الامام دا خلک داسې وکړي چې د ځان لپاره د یو کس وټاکي خو دا داسې کس و چې دی به دا اق... دا په دې باندې اقرار کوي چې دا کم امام اعظم دی نه زه به دې سمع او طاعت کوم نو فبتا امکنهم الوصول الى الامام وای کله چې د امام ته وصولي ممکنه شوه نو فالامر له نو بیا اختیار د امام لره فی ابقاء ذلک او عزله د دې په باقی پاتې کولو کې او عزل کې یعنی ګوره و دا خو د هغه زمانې خبره کې ډیره مخکې چې په هغه وخت کې دا مواصلتي پروګرام نه و چې مثلا خلک را امام په یو ځای کې پیدا شو او لری خلکو ته پته ولګی چې امام خو پیدا شو خلیفۃ المسلمین اعلان وکړو نو دا خلک براجم شي په مشترکه وزن له یو کس وټاکی به چې کله ممکن شو چې امام اعظم ته خبر ولېږي نو چالت خبر ورسې چې د پلانیزي خلکو خو پلانې ځان د پاره ټاکلې نو هغه له اختیار دی کو دا په خپل ځای باندې پریدي او که دغه په دقه خلکو دغه امیر دقه معزوله کوي وای خو چې کله دغه لرې خلک د پاره امام به دسې وکړي وای ثم للامام ان يفوز لاهل الاقاليم البعيده التفويض العام دا کم چې لري ځای نو خلک د امام نه لري دي او هغه د امام ال تر رسیدل ممکن نه دي نو دا امام به دسی وکي چې دغه والي ته مکمل اختیارات دغه علاقه ورکي او یجر الوالي عليهم الاستقلال بالامور كلها لتعذر المراجعه عليهم ځکه د امام ال تر رسیدل ممکن نه دي مشکل لري مېز کې حالات خراب دي نو داسې به وکړي چې هغه ته به ټول اختیارات دغه ځای ورکړي او هغه به چې دی نو دا خلکو چې کوم حقوق دي او په هغو باندې کومه طریقه باندې چلېدل دي هغه به کوي. نو ګوره دا اوس زموږ دې حالاتو سره ډېر ښه چې دی نه هغه لګي چې مثلا د ابوبکر البغدادي دي سته مثلا په منځ کې ایران دی راتلی نه شي او یا چې دی دغه فوج نه شي راتلی نو چې د دې ځای کوم والي دی او هغسې کلی هم دغه ټول اختیارات د خراسان چې هغه ته ورکړي او الحمدلله اوس خو داسې یو پروګرام دی مواصلتي چې د ورځ ورځ د ملټ ملټ خبر چه ناغرۍ ځکه د دنیا مثال دا خو د یو کلي دی المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم دا تر یمه صفحه ده او دولسم جز شعر دا دا دخکلی ده بیا وی مختصم مختصم منهاج السنه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوي وی فاهل السنه یقولون الامير والامام والخليفه ذو السلطان الموجود الذي له قدرة على عمل مقصود الولايه كما ان امام الصلاه هو الذي يصلي بالناس وای ګوره امیر امام خلیفه چاته وي چې دا غا سلطان هغه موجودي مجهول نه بل دا غا سلطه او طاقت یا کم مقصود د ولایت چې چې هغه په قائمولای شي لکه څنګه چې وای د منځ کوونکی امام چې د منځګزار نو وای ګوره امام څه ته وي مخې ته هغه څوک مونږ کوي کنه چې هغه مونږ کولای شي هغه چې دنه قرات کولای شي نه دغه شان امام دغه ته ویل کیږي نو مطلب دا چې الحمدلله دا کم دا سلطه او طاقت چې کوم خبره ده نه دا دا چې دا کم مقصود دی ولایت ده چې دا به کولای شي هغه به کولای شي مخکې په هغه باندې الحمدلله من خو وضاحت وکړو کم په تفصیل سره چې دنه خبره وکړه مختصر منهاج سنه 71 صفحه اول جز کې بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مولانا ابو سعید صاحب حفظه الله خبره د دفاعي جهاد او اقدامي جهاد نه شروع کړل او دا ویل چې دارالاسلام مکه د قریشو چې مکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه معظمه حمله وکړه نو دغه دفاعي جهادو کې اقدامي وو جناب والا وختي مونږ ویل په کار چې د مفاهیمو ته خبرو ته لږ غور او توجه کوو چې مرګورو باندې تشویش ناراضي موږ دا ویو چې کومه علاقه یو ځل د دارالاسلام حصه ګرځېدلي، اسلامي نظام پکې نافذ شوی او بیا هغه د دارالکفر حصه وګرځي، هغه ازادول بیا دفاعي جهاد دی. دا هم ویلو که نه؟ که تاسو ته یاد وي. او موږ ویو چې په دې باندې د اسلامي امت د ټولو مکاتبو فکرو اتفاق دی. نو آیا مکه معظمه د فتح مکې نه مخکې کله دارالاسلام ګرځېدلې مکه معظمه ال دارالاسلام وګړي چې کله فتح کړله دارالاسلام آزادول چې کله مقبوضه شي هغه ته دفاعي جهاد وایي او مکه معظمه د فتح مکې نه مخکې دارالاسلام نه دی ګرځېدلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هجرت کړي خو چې کله هجرت وکړ هغه دارالاسلام او دارالکفر وو دارالکفر وو دارالکفر نیول دا د اقدامي جهادي دفاعي موږ چې اوس کوم مصروف یو موږ دارالاسلام دوباره آزادو مفاهیم ګډوډ نه په کار چې تشویش مرګرو باندې ناراضي موږ به ال اقدامي جهاد شروع کو چې په فرانس حمله وکړو د فرانس پورې اسلامي امت خاوره ده اندلس باندې مسلمانانو 1500 کال حکومت کړی دی چې شرقي ترکستان اخوا د چین په هغه طرف علاقو حمله شروع کو فلحال من خپل کورونه آزاد او په دې باندې په سونو سونو کارن اسلامي حکومت شوی دی یو ورځ او دوه ورځې په اوسه پورې پکې په کورونو مسلمانان اوسېږي ما اکثریت هم د مسلمانانو دی مجموعاتونه پکې د مسلمانانو دی په دې منطقو کې او په زورګونو کلونو اسلامي نظام لیدلی دی فکر دې دی اوس مونږ په دفاعي جهاد کې مصروف یو یو خبره په دې پوه شوې علي رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره جنگ کاوه نو هغه دغه علاقه د خپل خلافت حصہ نه ګڼله لا هغه ځکه دغه د ریټ نه بار و دې لپاره به جنګ کاو چې ریټ یې دلته نافذ شي دې مطلب نه دی چې څوک کومه علاقه د چا مخالفت چا مخالفین هغه هم دغه دولت یې سي دولت هیڅ هغه ته ویل کېږي موږ ته وختي ویله عناصر درې وانه درې په درې په درې موجود دي درې اکایان درې وانه موجود وي سلطه رعیت ځمکه د معاویه رضی الله عنه چې په شام کې سلطه و د علی رضی الله سلطه هلته نه وه نو په دې وخت د معاویه رضی الله د دولت حصه نه وه ځکه په حمله کوله چې کوم ځای کې یو چا سلطه نه یا یا رعیت نه یا یا ځمکه نه هغه د هغه دولت حصه نشي ګرځېدلی نو خراسان څنګه د دولت الاسلام حصه ګرځي خفقاس څنګه د دولت الاسلام حصه ګرځي دا په اسلامي تاریخ کې یو نوی کار دی ټول نوی نوی کارونه دي موږ حیران یو چې څنګه تطبیق وکړو د حقایقو سره سلطان به په نظم باندې خپلې ګونه په ټوله علاقه ټوله علاقه باندې دا خو نظم دلته نظمونه دي مختلفو سلطان د خاور د حراره او سلطه به اوسه خاور هم ده سلطه د نظم ته ویل کیږي چې په خاور خاور باندې دغه نظم سلطه دغه حاکم ته ویل کېږي، قاضي ته ویل کېږي، محکمې ته ویل کېږي، د دوی سره دومره طاقت وي چې په دغه رعیت باندې په دغه ځمکه کې خپل لوایح جاري کړي. او دا نشته دا د علي رضی الله عنه په شام کې نه و د معاویه رضی الله عنه و ځکه په علي رضی الله عنه حمله وکړه لکه چې اوس خراسان کې نشته او بیا چې کوم روایت ذکر شو چې صحابه کرام وکانو فيها خائفين نو هغه ټول مر خائفين په مکه معظمه مدینه منوره کې یو وختي مثال هور ځای کې راتلی شي څو ځل موږ دغه روایتونه وختي حالات یا یو ورځ باندې مشتمل یا دوه ورځې یا درې ورځې باندې یا یو څلور می یو میش باندې وکانو فيها خائنه نه په همیشه حمله وا د حمله یو توقع وجه وشي او یو جنگي حالتي ما وی چې ارت متان هم ماتل سړی سیاست کوي تدریجان تدریجان په اول سر د کوټې سر ته نه خېږي ګوري خپل کونه بیر سره د وسنه په اول دی اعلان وکړ چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دغه يهود او نصارا دغه يهودانو سره معاهده و اخرج المشرکین من جزیره العرب اول ځنوې دغه مشرکانو د بعض د بعض قومونو سره تحالف مو بعض بعض بعض قبایل حلفاو اتحادیانو معاهده وسه کړې وي د جنگ روح قریشو طرف ته اړول خو تدریجا بیا داسې مقرره چې اعلان وکړو چې د معرب د عربانو د جزیرې نه د مشرکانو وي قوت هغه حد ته ورسېده بطاني باره کې ویل شي راپور دار چې دولت په کوم علاقو کې دا غو اثر د سوخت هغه د بطاني نه که څوک په نقشه پوي کنه برتاني نهایت وړو کې زیاده ښه وړي وړي جزیرې د سټا کې دي دونه غټ ملک دی اسرائیل تونه غټ نوم دی که په نقشه کې ګور اسرائیل به تخکاره نشي اسې وښ کړه برتانیه نهایت وړوکی ځای دی هغه چې نوم په دنیا کې لري د خپل عسکریت او د صنعت په بنیاد لري مضبوط عسکري طاقت ته مضبوط صنعت دی به برتانیه کې چې کوم امن دی برتانیه کې چې کوم سیستم دی هغه په عراق او شام کې دی د امنیت په حواله سره وایو په عراق او شام کې جنگ دی برتانیه کې جنگ نشته لري په عراق او شام کې مسلمانانو باندې بمبارونه دي فرق دی دوانو کې يردا د درسته یم نو د عراق او شام موازنه د برتانیې سره عراق او شام په حالت جنگ کې دي جنگي حالت ته مسلمانانو فضا مسلسل د بمبار لاندې راز مکاني حمله روانې دي او بیا برتانیې دومره غټ ځای نه دی او دویم دا د میډیا راپورټ دی په میډیا به تاسو اورېدلي چې څو ځل بي بي سي دا راپورټ پیش کړی دی سي ان پیش کړی دی چې په قبایلو باندې طالبانو کنټرول دی د باجوړ نوار رسا اتر جوبه پوری دار قبایلو نه باجوړ باندې طالب د پدی باندې طالبانو کنټرول دی وسم دا وایي دي چې طالبان متحرک دي صرف طالبانو اثر دی په بل دا ویل شو چې بیعت سره شوی په کار چې نور خلکو سره بیعت وکړي کاش چې وسوي کی الله دی وکړي دا ټول قیادتونه پر راجم شي دا ساره مونږ ویلو که د خلیفہ په حیث نه دی او جهادي قائد او رهبر په حیث پر راشي دا ټول په جمع شي زه بیعت فرض نه ګڼم زه مو سره بیعت کوم د جهاد فائده په دې کې زه دې غنم چې چې موږ په تقسیم نشو خو چې اوسه نه کړي قیادتونه چې په اختلاف کې دي موافقه اوسنۍ نو واجب را فرض زمين څنګه شو خبره د فرضیت او د عدم فرضیت ته الله دې وکړي چې ټول قیادتونه د بغدادي صاحب سره بیعت وکړي یا د بل یو جهادي رهبر سره وکړي خو چې نه کړي په دې خو زمونږ وس نه کیږي او فرض پی دینه د فرضیت د پاره هغه وجوب مونږ ویله چې کوم لس بنیادی حقوق شي ورکوله دمه دا خبره چې ویل شي بیات مقدم دی په سلطه باندې دا نهایت غلطه خبره ده سلطه مقدمه ده اول به سلطه ای هغه لس حقوق بنیادونه سار مونږ ویلو چې دغه مقومات د خلافت دی به دغه خلافت ودریږي چې کله دا لس کارونه شو کوله نو بیا په خلکو واجب ده الطاعة والنصرة. شیخ امین الله حفظه الله لیکي چې واما اسباب البدعیه کل انتخابات هغه بدعي اسباب باندې بحث کړي انتخابات ته بدعت ویلي دی بیا وایي واخذ البيعه قبل القدره قبل السلط واخذ البيعه قبل القدره قبل القدره والسلطه یو بدعت دار چې سلطه او قدرت نه راغلی په علاقه کې قدرت او سلطه نه یا قدرت او سلطه په هغه کیفیت کې نه چې خلافت په ودریږي او به هم د خلکو نه بدعت دار نه د اسباب بدعیو کې ذکر کړی دي ولو وی وی وای لم یؤمر المسلمون بها په دې مسلمانانو ته امر نه کړی شوی او بیا اخوا لیکي د دینه مخکې لیکي وای اما اذا لم يكن عنده قوه ولا سلطه چې کله قوت او سلطه سره نه ثم ادعى انه خليفه وانه يجب مباعد مبايعته بهم دعوه کوي زه خلیفې مې په ټول امت باندې په کافه امت بیعت واجب دی نو فان هذا مبتدع ضال يشوش على الناس دينهم دا مبتدع دی گمراه دی په خلکو دی دین ګډوډي ولا يدري هذا المسكين معنى هذا المنصب وای دا مسکین د دې منصب معنا نه پیژني چې دا څومره غټ منصب دی سلطه شرعیه وای صرف دې ته ویل کېږي سړی ارته خدای قانون شي نه یقیني سلطه شرعیه دې ته ویل کېږي خدای قانون صرف دې ته نه ویل کېږي سلطه شرعیه صرف دا نه یا چې هغه کوم مجاهد ستا سره بیعت کړی چې په هغه باندې یو قانون نیم قانون نافذ کړي سلطه شرعیه دې ته ویل کېږي چې په هغه علاقه کې مکمل په هر چا باندې خدایي قانون تنفیذ شي کولی او هغه لس بنیادي حقوق هغه خلکو ته شی ورکوي هغه لس بنیادي حقوق اسلامي قانون دی چې کوم سهار پې موږ تفصیل کړی وو او هغه په خراسان کې په لیبیا کې په قفقاز کې په یمن کې او زمونږ دعوه دار چې په عراق او شام کې مفقود دي جنگي حالت دی هلته د خلافت حواله سره چې کوم حدیث بیان شو چې من بایع وليس فی عنقه بیع یا د جاهلیت په حواله سره چې کوم گفتگو وشوله دا هله چې د سری شریع خلافت اول ثابت شي چې ثابت شوی نه زمو موقف دار چې فل حال په یو جهادي رهبر دا چې اسمانول دا دغه حدیث تحریف ته صرف د یو چا په حوالی سره تعصب دی چې خامخا د هغه سره په تعصب او تحزب کې راغلی او د پیغمبر احادیث پېش اسپانه یې ډېر احتیاط پکار دی دې کې دا د پیغمبر اقوال دي معمولی خبره نه ده ولله صحیح محمل او صحیح مستاق قتل پکار دي دونه جرأت نه پکار اقالین بعیده په حوالی سره گفتگو وشوله چې الته سلطه ده خو په نور علاقو کې دونه ضروري نه چې سلطه دي سبحان الله چې کوم علاقه د اسلامي دولت حصه ګرځي وخت به موږ بحث وکړو چې اکی بم دغه درې عناصر موجودي سلطه به یولنې خبره رعیت به چې دا سلطه به خپل قوانین نافذ کړي خاور به ورسیه د مبايع لپاره دغه شرطونه نشته خو هغه کومه حصہ چې د اسلامي دولت حصہ ګرځي دا غره لپاره د درې شرطونه دي وای وای سلطه شرط ده مبايع د پاره د مبايع د پاره نه دی یقیني چې د مبايع د پاره دی د چې چا سره بیعت کیږي دغه لپاره سلطه شرط ده د څوک چې بیعت کوي دغه د پاره نه ده خو چې کوم علاقه د اسلامي دولت حصہ ګرځي په خلکو بیعت واجب کې اته ول شرعي او قانوني واري ټاکي نو هلته به سلطه ای هلته به امت ای او هلته به خاوره ای او په دې منطقو کې دا درې واړه مفقود دي په دې وجه مونږ وایو چې دا جهادي جبهه ده جهادي تنظیم دی ځکه چې سلطان نه یې وای د خراسان د پاره قاضي دی او هغه سلطان د الته په دارو خلافت خو ضروری ده خو دلته په اقالیم بعیده کې ضروری نه ده نو بیا قاضي سره ټاکل کیږي چې سلطان نو قاضي به تنفيذ د خپل لوایح څنګه کوي عجیب خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه پس تو کاله پس مکه معظمه فتح کړه یو اشکال چې کله پیغمبر شو د بعثت نه پس یو اشکال پس مکه معظمه په دې یو اشکال کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه معظمه له والی ټاکله د فتح نه پس والی وټاکه مکه معظمه له په تاریخ اسلام کې دا ټول نوي نوي کارونه دي مونږ په سلفو کې مثال نه مومو هیڅ مثال نه لري دې کارونه لره نو موږ مجبور یو چې موږ څنګه دې تر خلافت نوم ورکو څنګه بیعت فرض وګڼو یو ویش کاله پس د بیعت نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه فتح کوي او بل فرض محال لږ تنازل مونږ وکړو دا ومنو چې زه د بغدادي صاحب حفظه الله تقرر اهل الحل والعقد هم کړي خدا شرط دی که نور خارون او ملکون والا سره موافق نه یا نو صرف د دغو اهل الحل والعقد په بیعت سره دا شرعي خلیفه نشي کېدلی او خلافت یې نشي قایم کېدلی چې په علاقه کې اوس خلکو بیعت کړی خو د نور ښارونو او د نور ملکونو والا خلک انکار وکړي مسلمانان اطاعت یې نه کوي نو خلیفه نشي کېدلی إني لست بمبتدع ولكني متبع وإن من حولكم من الأنصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإنهم أبوا فلست لكم بوال ثم نزل يقينا دو عمر رضي الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله رپاره چې کله بیعت واغستلی په دی وجه چې مخکني خلیفه سلیمان بن عبدالملک دا مقرر کړی و، ده باره کې وصیت کړی و، نو عمر بن او وروسته خلکو په هغه وصیت عمل وکړو، نو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله پورته شو منبر ته وختلو او بیا یې وویل چې ای خلکو لست مبتدعین ګوره زه بدعتي نه یم چې خلک مې نه مني او بیا به هم ځان ته خلیفه وایم ولکني متبع زه متبع یم متبع د سنت ما وان من حولكم من الانصار والمدن یقیني خبره ده ستاسو نه چې کوم غیر چاپیره د مسلمانانو ملکونه او ښارونه پراته دي امصار او مدن ان اطاعوا كما اطعتم که غیر راشي اطاعت وکي لکه څنګه چې تاسو اطاعت کړی دی نو فانا والیکم زه تاسو امیر او خلیفه ما او کاغه زما د اطاعت نه انکار وکي و ان ابو فلست لكم بوال ثم نزل یقینا او که هغه زما د اطاعت نه انکار وکړي نو تاسو امیر او خلیفه نه یم نو د عمر بن عبد العزيز رحمه الله انتخاب په شرعي طریقې سره د خلفای راشدینو په طرز عمل شوی وو څنګه چې عمر رضی الله عنه انتخاب شوی وو سابقه خلیفه دغه په حواله سره وصیت کړ وروسته خلکو په عمل وکړو همدغه سره عمر بن عبد العزيز رحمه الله سره وشولو چې سليمان بن عبد الملک وصیت کړو او بیا وروسته خلکو په دغه وصیت عمل وکړو انتخاع په شرعي طریقې سره شوی ټول شرایط ورکې موجود وو تابعي او قریشي او انتهایي نیک سړی و لیکن بیا هم وایي که خلکو د طاعت نه انکار وکړو ګر چا پر خارونه ملکونو نو زه ستاسو مشر او خلیفه نه یم ځکه زه متبع یم بدعتي نه یم یعنی دا بدعت دی چې یو کس امت نه مني او بیا هم وایي چې زه د کافت امت لپاره خلیفه یم او وروسته مخکې موږ ثابته کړه چې د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله انتخاب خو په یوه طریقه هم د طرق ثلاثه او شرعیو باندې نه دی شوی سواد اعظم د امت څه چې سواد اعظم د مجاهدینو خلاف دی حقوق عشره د رعیت لس هم ممکن نه دي چې پوره کی په حالت جنگ کې واقع دي نو دې صورت ته به یقینا تنم ورکو او د وجیز والا به وایي چې مسلمانانو رضا به یي په دې به منعقد کیږي مسلمانان په راضي نه یو چا خلافت نه منعقد کیږي او مسلمانانو په بغدادي سب خو یو عشر د مسلمانانو او مجاهدینو هم راضي نه دي تاسو به زموږ تحفظات دي دې تحفظات او قناعت غواړو په دلیل په بنا اتباع کوو یا سفر کوو بل دلیل بل وایو او څلور منټه پاتې څو منټه پاتې یو لسمه وجه د بغدادي صاحب اثر رسوخ په لږ علاقو په لږ ښارونو کې دی او چې چا سره رسوخ په لږو ښارونو کې په لږو علاقو کې خلیفه نشي کېدلی لکه وختي وویل شو چې برتانیې عمر ملک دی برتانیې انتهایی وړه علاقه ده او الامامة العظمى قية كأن ينال امر مصر ونحوه و امارت په لغت کې ولايت ته وايي اختيار ته وايي واک او اختيار ته وايي که چرته دغه واک عمومي وو صرف په یو خاصه ناحیه یا په یو خاص ښار پورې او علاقه پورې محدود نه وو نو دغه ته به خلافت یا امامت عظما وایي او که په یو خاص کار باندې واک وي نو هغه ته خلیفه او دغه مشرۍ ته خلافت او امامت عظما نه وایي بلکې اسې د امیر اطلاق ورباندې کیږي دغه شان په نین الاوتار صفحه 456 کې علامه شوکانی رحمه الله فرمایي الاماره العظمى وهي الخلافه اماره عظمى خلافت توایي والصغرى وهي الولايه على بعض البلاد او صغرا څه ته وایي چې سړی اسې امیر صاحب ته ویلې کېږي هغه چې بعضې علاقو باندې اختیاري بغدادي صاحب حفظه الله خلیفه ځکه نه دی چې د واک او اختیار د دې لوی عال اسلامي عالم او لوی اسلامي امت په ډیره لږه منطقه کې د خپل واک او اختیار کوشش کوي الته اثر رسوخ د نور جهادي مجموعاتو په حیث سوا شوی دی اکامل سلطان نه ده ځکه بار بار موږ ویو چې دغه منطقه د بدترین او شدید ترین جنګ په لپیټ کې ده د بغدادي صاحب حفظه الله دغه مشتبه سلطه د شام او عراق په بعضې علاقو ده څنګه بعضې علاقې عراق په بنیادي تور باندې په درې حصو باندې په درې قوتونو تقسیم دي عراق که نقشه تاسو وګورئ او چا نیت ته رسایي کېږي هلته دې هم وګوري په ویکیپیډیا کې د راواړئ تفصیل دی مکمل چه څومره علاقی دی شیعهګانو سره دی څومره د کردانو سره دی څومره دولت دولت سره دی څومره نور جهادی جبهاتو سره دی نو اول عراق او شام په خپل دومره غټه علاقه نه ده د نور عالم اسلام د نور ملکونو په حساب باندې په خپل چې دغه وګوره نو عراق بنیادی په درې حصو باندې تقسیم دی اول عرب روافض چې کوم شیعه ګان دي او عرب دي دا د عراق د ټولو نه غټ قوت دی غټ غټ ښارونه د عراق هم د دوی سره دي په شمول د بغداد باندې بغداد کوفه بصره نجف کربلا او داسې نور او نور دویم عرب سنیان او دریم قوت کردان دا د عربو روافض او سنیانو مقابل دي دا یو قوم پرس خلک دي اول نمبر قوت عرب روافض دي دویم نمبر عرب سنیان دي یا عرب یا یا کردان دي دا ما تعریف نش کردانو آبادی زیاتره یا د عرب سنیانو زیاتره خو د شیګانو د نهایت زیاتره په دوانو باندې کردانو نیم زیاتره او د عرب سنیو نیم زیاتره د بغدادي صاحب حفظه الله مشتبه سلطه په دغه جنگ زده علاقه کې چې جنگ پر روان دی دا مشتبه سلطه ده په بعضي په ټول عرب منطقو نه ده په ټول سنی منطقو نه ده په بعضي سنمیش منطقو باندې ده د سنیانو په بعضي علاقو باندې ده په ټولو کې غټ خاص موصل دی د موصل ټوټل 15 رکعه باندې 15 رکعه باندې میران شاه و د میران شاه لس لګ موصل څوره خلاص لګ ما خو بیسه کې 15 لګ اوریدل ها ټول غټ کار موصل دی د موصل د مرګرو د اطلاع مطابق لس لګ باندې و ما 15 لګ اوریدل و په خپل بیسه کې کې دي شي هغه غلط شوی یا ما غلط اوریدل او کومه چې د عراق د اکثریت ابادۍ والا ښارونه ولاقې دي نو هغه په د په هغه د روافضو یا د روافضو چې کوم اتحادین دي کردستانیان د هغو حکومت دی پی او په شام کې خو بیا په ډیره لږ علاقه باندې مشتبه علاقه باندې مشتبه سلطه ده د چا چې په دې ټول اسلامي امت کې دومره لږه سلطه او هغه به انتهایی ضعیفه په حالت جنگ کې نو هغه شریعه خلیفه چې څوک سبیات نه کوي مرګ د جاهلیت او جهاد نه کیږي په هیڅ جهادي تحریک او جهادي تنظیم کې ورکار ناروا دی دا انتهایی سخت فتوی دي د اعتدال نه وتلې فتوی دي د یو چا سکار د دې تقاضا نه ده چې مونږه شرعي نصوص هغه تحریف کو هغه د خپل حد نه واړو د چا سره یو کار کول زما موقف دا دی چې په غیر د چا نه هم جهاد کول، په غیر د کوم نظم او جماعت نه هم جهاد کول نا جایز دي، ځکه دفاعي جهاد دی. د هر چا سره کار کول جایز دي، خو د خپل رهبر او د خپل جهادي قوت په حوالې سره د دومره سخت موقف او دومره سخته فتوا ورکول یقیني چې بې اعتدالي ده. کم از کم چې دا ونه کړی شي په دې حواله سره زمونږ درخواست دا دی چې احتیاط دې وکړي شي په شرعي نصوصو کې دی د حد نه زیات د افراط او غلو نه کار وانه غستې شي څونه کې پاتې نه مکمل ختم شو نه نه دوه د شمه ته دې تر پاتې شو درې شمه ته دې تر پاتې شو منځ به وګو ان شاء الله